اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ایغه کسانو چا چې ایمان راوړی دی پوره کوي تاسو عقدونه سوره مائده مدنی سورت ته سوره مائده مدنی سورت ته 120 آیاتونه او شپارس رکوګانی دی بګي د دې صورت د ما قبل سره ربط دا دی چې ما قبل کې بیان قران او سبق الغایات کې دا ربط لیکل دی چې مخکې صورت پاغي کې تیر شو چې یبین الله لكم ان تضلوا مونږ تاسو ته داسې احکام ظاهر کړی دي اوس په دې صورت کې دا غا احکام او تفصیل الله تعالی بیانوي هغه د کوم احکام او تذکرہ چې په تیر کې شو دا هغه احکام او تفصیل اوس دې ځای کې بیانوي الله تعالی په اتفاق سره دا صورت مدنی صورت ته او په مدني صورتونو کې اخرنې صورت ته ټول کې اخرنې صورت ځنې حضرات دې ته د قران کریم اخیری صورت ویلې ده په مسند احمد کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ناغه روایت ته هغه وایي چې دا په هغه وخت کې نازل شوی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په غضبه او قبانه سورو او په غزبا اوخه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ورکولا نو هغه وخت دا صورت نازل شو چې غزبا اوخه باندې سورلی کوله پیغمبر علیہ السلام دا د عبد الله ابن عمر روایت ته او دغه سي د وحید بوج د لاسا د غوخه چونو دا عاجز شو او کیناستا دومره بوج پر راغی چوخه کیناستا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دلاندې دغه اوخه ټینګې دې نشو د وحی دومره بوج په دغه اوخه باندې نو هغه وخت دا آیاتونه نازل شو دا د حجۃ الوداع سفرو د هجرت نه هم کالو دین پس حضور علیہ الصلات والسلام اتیا یا پنځه اتیا ورځې ژوندې پاتې شو دین پس هغه نه پس بیا د نبی علیہ الصلات والسلام وفات شوه دی ابن حبان فرمای چې بعضی اجزاء د حدیبیه په موقع او بعضی د فتح مکه په موقع باندې د دې صورت نازل شو بعضی د حدیبیه په موقع او بعضی د فتح مکه په موقع باندې او بعضی د حجۃ الوداع په موقع باندې هغه وایي چې دې بعضی آیاتونه نازل شو دلته فرمایي یا ایه الذین آمنو اوفو بالعقود خلاصه د صورت سره ولا تشركوا به شيئا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم او دغه سي مدعا د صورت صدا مضمون د صورت ارشاد د احکام د مؤمنینو دی او جهاد د کافرانو سره بیان د خبائث او د منافقینو دی دا صورت چې ده په حالت نزولی کې 112 نمبر صورت د قران دی په حالت د نزول کې د قران دا یو سل دولسم نمبر صورت دی او په حالت د جمع کې پنځم نمبر صورت د قران دی یعنی حالت جمعي کې پنځم دی د سوره فتح نه پس دی نازل شوی دی دا صورت پس د سوره فتح نه نازل شوی دی او د سوره نساء سره د دې صورت ربط دا دی چې د سوره نساء کې مضمون د توحید او د رسالت او په دې صورت کې مضمون د توحید او د رسالت ته دغه چې په سوره نساء کې بیان د احکام اجمالا او په دې صورت کې دا غ احکام تفصیلا ذکر دی لکه مخکې چې مې وې نو دا تفصیل بعد الاجمال له موضوع د ټول صورت چې دا غسره اصلاح د عرب اصلاح العرب او بیان د ابطال بیان د ابطال د رسوم د عرب دا خلکو چې کوم رسمونو دا غي د ابطال بیان نه پکې خلاصہ د رکوع اول سره تشکیل د ایفاء عهد تشکیل د ایفاء عهد اوس دغه سي په دې صورت کې مزامین چې کم دینو هغه الله بیانې نمبر 1 پکې اثبات د توحید دی په زمن داغي کې سلور مسائل دي نمبر 1 پکې اثبات د توحید دی او په زمن د دې کې سلور مسلې الله ذکر کړې دي نمبر 1 تحریم العباد نمبر دو تحریم الہی نمبر تین نظور الہی نمبر چار نظور عباد دا مسائل اربعه دي او دا به بیانېږي تکرارن پاول د صورت او په اخر د صورت کې او په میانس کې به ور سره ور سره بیان د جهاد مع الکفار می د وجه تحریم او تحلیل چې په جهاد سره حرمت او حلت راځي یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې ایمان راوړل او کو بالعقود پورا کوي تاسو عقدونه او حلت لكم بهیمه الانعام حلال کړی شوی تاسو د پاره چار پایان چار پایان پسند فزناورو کې الا ما یتلا علیکم مگر د کوم چې تلاوت کې دي چې پتا سو باندې غیر محل الصید مگر حلال مګنې ښکار په حالت د احرام کې مگر حلال مګنې احرام دا ښکار په حالت د احرام کې بهیمه الانعام د بهیمه معنی سره سلور خپو والا زناور رول معنی کې دي چې د اضافت انعام طرف ته شوی دی دا اضافت بیانیه ده اضافت بیانیه زکا چې انعام چې دا به د انعام په مت کې شي کچری دا قید د دینو د انعامو دا د بهیمه دا قید پکې نه وي نو بیا به ټول زناور حلالو چې د بهیمه ذکر پکې راغې نو ټول حلال پاتې نشو هغه کې هغه دغه پکې تخصیص پکې راغې نو دې کې فرمایي شان نزول کې مختلف واقعي دي یو واقعه پکې د حدیبیه ده دویم واقعه د حتیم ابن هند چې مدینه منوره ته د حتیم ابن هند راغې د اظهار اسلام د پاره حتیم ابن هند راغې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ز پتا باندې ایمان راړم چې ایمان راړو اند مدینه نه چې واپس وته بس جزره غونې داسې وزم بیا براشم د مدینه ټول ساروی ځان پورې راکاږم صحابه ته چې پته لګی دا ورپسې رسیدل دی د مدینه نډیر لري بهر وته ټول ساروی ځان سره او تختول د غلزی ایمان لراغله وی ایمان راړم لکه جمعه تراجی موز لرالم یا تراو لرالم چپل ترخ کې واچې لاړ شي داسې او حکیم ابن هند څنګه چې د جمعه ته چپل وړي یا د تماسوتن کې راځي تهجد لراغله تهجد لر اسمان لراغله دغه دنه ماشين او شو کوي تختې دا غلي دینن سبا نو دغه حتیم ابن هندم داسې کړو نبی علیہ السلام ته وی ایمان لراغلم پیغمبر علیہ السلام ورته ټیک دی چې واپس ته ټول ساروی او تختول صحابه دغه سپاج صحابه ورپسې منډي والي دی بیانو کله چې د حدیبیه په موقع باندې صحابت للو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره دی مدینه نه اوتی دی مکی ته نږدې دی حدیبیه مقام دی ناسا په دې خبرې کولې چې د کافرانو سره روغه کو چې مونږه دا عمره وکړو چې وی قتل هم دغه آرامي حاتم ابن هند روان دي او ماغه ټول سارو ته قلادي چولې وی حرم محترم ته حلالو لبوت للقربانه اله نو د غلا ساروي قربانه لبوت لل لکه زمونږ د آباد خلک قربانو ورځو کې دی غرونو طرف ته ورشي په ډیګه کې پردې ګډ راپټ کې بیا دلته قرباني کو په ګډ باندې نو دا چې هغه حتیم ابن هندم نو دی وی دې قتلو دا ساروی ته ټول راولو نبی علیہ الصلات والسلام په دغه وخت کې منع کړو الله دا غي ذکر کوي یا ایه الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړې دي لا تحلوا لا تحلوا شعائر الله محلال وی تاسو شعائر د الله تعالی په سوره توبه کې د دې مؤید شتا سوره توبه لسمه سی پارا آیت نمبر 36 کې بیا وګورئ لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله شعائر د الله تعالی حجت الله البالغه کې دي چې حلال کېدل عام دي او شعائر الله خاص دي دی یو سیز حلالېدل چې یو شی حلال دی که حرام دی دا حلال کېدل دی یو سیز دا چې دی دا عام دی او شعائر الله خاص دی او شعائر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امام شاه ولی الله حجت الله البالغه کې ذکر کړی دی چې دا شعائر الله چې دی نو دا سلور دی قران نبی یو شعائر الله نه قران دی نمبر 2 ته نبی دی او نمبر 3 چې دغه ته کعبه ده او نمبر 4 ته مونږ دی شاعر الله سلور دی قران نبی کعبه او مونږ دا شاعر الله کې راځي شاعر دا الله چې دې خیال وساتي او په دې کې چې د کم یو به حرمتي غوړونه کوي الهدی هغه زناور ته ویل شي چې هغه مکه تا د قربانۍ لپاره بوتلی شي الله فرمای ولا الشهر الحرام ولا الهدي هدي هغه زناور ته وی چې مکه ته د قربانې د پاره بوتل شي ولا القلائد او نه قلادي ولا القلائد او نه قلادي په کشاف کې دي چې د دې مضاف محذوف دی اي لا ذوات القلائد لا ذوات القلائد مراد ته نه څه او خان مخان ته نه مراد دی او دویم تفسیر دا چې دا مبالغه ده چیړل خو ډیره لوی خبره ده اوخته چې کومه پړې چې دلوي هغه پړې ومن چیړې په دغه وخت کې د احرام په حالت کې او خوخ دی هغه ته چې هغه کم پړې چې دلې هغه چړلوم جایز نه دی دا دویم تفسیر دی الله فرمای ولل قلائد ولا امین البیت او نو ولا امین البیت الحرام او ناغه نه حلال دی هغه امین چې امن باندې وي د بیت حرام یبتغون فضلا من الله چې تلاش کوي تاسو فضل من ربهم د جانب د خپل پروردگار نو رضوان او رضاونګي داغ و اذا حللتم فاصطادوا او کله چې تاسو حلال شئ نو بیا ښکار کوئ نو دا اصطادو کې امر وجوبي نه دی وره دا دې ده کې امر چې دا امر استحبابي دی چې بیا ښکار کوئ امر استحبابي و اذا حللتم فاصطادوا اوس دې رب ته ما قبل سره چې بار ذکر وو چې شعائر به حرمتي مکوي مخکې الله فرمایي چې حلال وي نو ښکار کول شي ان صدوکم کې ان تعلیلیه ده ولا اجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم او باعث دي نشي پتا سو دا قوم دشمنی ها دا قوم دشمنی چې تاسو یې منکولې انو ان صدوکم دا چې من کولې به تاسو د مسجد حرام نه او دا ان تعتدو ای علا ان تعتدو انو ورپسې ان تعتدو ای علا ان تعتدو د دې خبرې نه چې تاسو زیاتې مکوي په دغه حرم کې وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا کوي تاسو د نیکه په کارونو باندې یعنی احسان او تقوا ای امور التقوا امور تقوا باندې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تعاون مکوي تاسو د یو بل سره تفاعل تشارک د دې خاصه ده یو بل سره نیکی مکوي یو بل مزه ترجمه وکړه على الاثم والعدوان د بدای په کارونو باندې یعنی په ظلم باندې اسم نه مراد الظلم ظلم والعدوان او نه زیاته واتقوا الله ويريږي تاسو د الله نه فی قاصد البيت الحرام د بیت الحرام په دغه قاصد باندې به ظلم نه کوي چونکه دا شان نزول کې تاسو د دغه سړی دا واقعي ولیدا چې دا کم ظالم د مدح دا دغه نومي چې حتیم ابن هند چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راړ او بیا د صحابه ساروی بوتلیو نو دا د قاصد حرم دی په دې وخت کې چې سبا حرم ته روان دی نو په دبه وي ظلم نه کوي واتقوا الله يرجى اذا الله نه ان الله شديد العقاب جو پتا کی سره الله سخت انجام والده حرمت علیکم المیتۃ حرام کړي شوی دی پتا سو باندې میته حرام کړي شوی دی پتا سو باندې میته مر ساروي ربط دې ما قبل سره سره مخيو یتلا علیکم الله ویلو دا غ زناور ذکر اوس دې زنه کوي یتلا علیکم کې کم زناور دا غي ذکر اوس دلته نه کوي دلته کې مسله دا ده چې کم زناور د غیر الله په نوم باندې نامزد کړي شي نو هغه حرام دی ذبح کول سروم نشي حلال دی بسم الله ویل سرم نشي حلال دی چې چا د بت په نوم باندې یا د قبر د مزار په نوم باندې چا زناور پرې خود نو که بیا غضب حو کې کلمه پیوې په هیڅ صورت کې هغه بیا نشي حلالې دي شاه عبد العزيز رحمت الله علیه فرمایي چې دا داسې ده لکه سپې چې سړی حلال کی شاه عبد العزيز رحمت الله علیه هغه د ارشاد فرمایي چې دا داسې ده لکه سپې حلالول چې کوم زناور د غیر الله په نوم پرې خو دې شي وي یسو کې حلالي ان دې داسې لکه سپې حلالول په دې کې ټول سيزونه داخل دي هغه هغه دغوي زناور وی او که غیر زناور وی د غیر الله په نوم چرګه مرګي بل څه شي مرغه مرغه وی انو دا ټول مبارک حکم دار نو حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی دی پتا سو باندې میته مړ ساروي ودم او وینا ولحم الخنزیر او غخه د خنزیر وما اوهل لغیر الله به او د کوم چې د غیر الله د پاره دی چا دی شرمخانو الا ما زکیتم مگر کم چې تاسو پاک کړی وي و ما ذبح علی النصب او کم چې ذب کړی شوی په نصب باندې نصب دا یو ځای مقرری د غیر د غیر الله د پار نظر منلو لچ پکې دا ساروی علالیږي اغه نصب دي نو پاغي باندې یا یا نصب نه مراد اسنام دي بوتان د بوتانو په خپو کې بګوان کې چرنو مې زبا کیا انو دغه چې دینو دا حرام دي وان تقسمو بالازلام او دا چې تاسو تقسیم کوي په غشو باندې دا طریقه دا و دغه شو دا تقسیم ظلم چې دی انو دا ج... دا ازلام چې د ظلم جمع ده کشاف وغیرہ کې دي چې دی مجرد ماده قسمت ته په معنی د تقسیمولو او دویم دا دا معنی د قسمت معلومول کعبۃ الله کې به یو تیلې زړنده و پاغي کې بلس غشیو په یو غشي به نعم لیکل او په بل لا یعنی په یو او په بل نه انو دای چې بس کار کو لکه واده به کو نو غشو ته بلاس کنو کده نعم غبر اوت نو واده وکوم کده لا غبر اوت به نه وکوم نو دا اغه ازلام نه مراد اغه تی لکه چې کوم غشي دی غته نه مراد دی نو الله تعالی وی چې داسې قسمت را استلم ناجیز ذالکم فسق دا د ګناکار دی الیوم نن رضی ایسا الذین یعنی استراری کیفیت راغی ډیره لوګه ولګی دا په لوګه کې فی مخمصتن په لوګه کې حیران او پریشان شو غیر متجانف الاثم نه چې مایل وی ګناه طرف تنو فإن الله غفور رحیم نو په تحقیق سره الله تعالی بخون کې مهربان دی موږ نه پس ان شاء الله صدق الله بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک ماذا احل لكم دا الیوم اکملت لكم دینکم د دې مخکې د ذکرو د حرمت ذکرو مخکې الله د دین د تکمیل ذکر کوي دا آیات د هجرت په لسم کال باندې په عرفات کې د جمعې په ورځ باندې نازل شو دا چې کوم کې الله دا فرمایي چې الیوم اکملت لکم او دې کې فمان اضطر فی مقمصه یعنی په لوګه کې کچری ډیر احتیاج شي یو د خوراک سیس غیر متجانف لاسمن چې دا مایل نوی ګناه طرف ته نو فإن الله غفور رحیم نو پتا کې سره الله بخون کې مهربان دی یسالونک سوال کوي تا نمازا احل لهم چې څنګه با چې څه شی د دې لپاره حلال دی ماذا احل لهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې هغه کوم سوال کوي مما علمکم الله کم تعلیم چې الله تاسو له درکړو دې ده کې ما علمتم من الجوارح هغه کاری زناور چې تاسو ورله تعلیم ورکړي نمبر 2 خپل اراده سره هغه اخکار باندې ورزي خپل اراده باندې په خپل اراده باندې په ښکار باندې ورپرې خودې شوی نمبر 3 پرې خودو په وخت کې بسم الله په ویل شوی دریم شرط یې سره چې پرې خودو په وخت کې په دای باندې بسم الله ویل شوی سلورم شرط چې په خپل باندې د ښکار دغه غوخه دی و نه خوري او مالک لې راړي په خپل باندې خوراک و نه کی او مالک لې راړي پنځم شرط چې ښکاری زناور هغه ښکار کچري زخمیم کی ښکاری زناور هغه ښکار زخمی هم کی اوس په دې کې یو مسله دا پنځه شرایط دي وړمبي سلورو کې ټول امامان متفق دي وړمبي سلور شرایط چي دي امام شافعي امام احمد ابن حنبل امام مالک امام اعظم ابو حنیفه ټول په دې کې متفق دي لیکن آخري شرط کې امام سے منفرد دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په اخري شرط کې ده منفرد ده هغه وایي چې من الجوارحین استنباط شوه ده من الجوارح د دین استنباط شوه ده د په کې دا پنځم شرط هم مني چې دا زخم لګولې خامخه نو الله فرمایي وطعام الذين او خوراک دا کسانو اوتل کتاب چې کتاب ورکړې شوی دی د اهلی کتابو حل لكم دا غي خوراک هم تاسو د پاره حلال دی ته چا خوراک د اهلی کتابو خوراک امام بخاری رحمت الله علیه فرمای چې دې دې طعام نه مراد وطعام الذين نه مراد ذبیحه د اهلی کتابو دا یو خو طعام دلاس تیار طعام خو اندوانم لري زوینو کې دغه چپسونه مپسونه کړي او سندستان کې چې سړی ګرځي دا په د خور ته نه ګرځي هندو د کمپنۍ چپس دی که مسلمان د کمپنۍ چرته به چولې یو ځای کې مونږه چولې راوغستې دلی کې پرې دغه کې دا چاندنی چوک کې هغه چولې وړې مشهوري دی هغه انډین ملګری راته وینو چې مونږه کې نه استمورته مې راځه چوخرو نو چې هغه مخړې ان چې بیا هم تاسو کوم دا دغلته هم ایسه سنگ منګ لیکل ماته دا هندو په خای کنه مریضه شابسي نو دا چې اوس یو خوراک دی یو ذبیحه دی اندوانو دا نو دی اندو کافر دا غي ذبیحه خو جدا شي د اهلی کتاب د ذبیحې ذکر دی ځای کوي نو امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې د طعام نه مراد ذبح ده روح المانی کې دي چې دینه اهلی کتاب مراد دي چې دا د دینه هغه اهلی کتاب مراد دي چې د کوم عقیدی صحیح وي بعضی اهلی کتابو کې هباز مشرکین هم دي کنه لکه عیسی علیه صلوات و سلام خدای منی یا ثالث ثلاثه قائل لی یا د الوهیت د حلول قائل لی لکه نستوریه عقیده وی یا د ملکانیه عقیده وی یا د یعقوبیه فرقې چې کوم عقیده ده کبدي کې هر عقیده وی بیا دا اهل کتاب د مشرکانو نه دي بیا د مشرک د بیا د ذبیحه ګره جایز نه ده نو دغه سي چې د چا صحیح عقیدې دي نو هغه اهل کتاب ته مراد دي یعنی زبا د الله په نوم باندې کوي دغه سي کچري يهوديان به اسم موسی یا عیسایان به اسم عیسی وای نو بیا حلال نه ده بره کبه اسم الله وای نو په دغه صورت کې حلال ده دا مونږ چې وایو چې ذبیحه د اهل کتاب حلال ده نو هغه کې مقصد ګوره دا چې دا پته چې د اهل کتابو دا کس چره انو دې باسم الله وای نه چې باسم عزیر یا باسم موسی یا باسم عیسی وای په هغه صورت کې بیان شي حلال دي نو فرمای وطعامکم حل لهم او تاسو مذبوح د غیر لپاره حلال ده ولی لکه چې په دې ذکر د الله تعالی د نوم شوی والمحصنات و حرائر والاماء من المؤمنات هغه پاک دامن خزه کاغه وینځي او کا ازادي مؤمنانو والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب یعنی نکاح کون کی وی نه چې مستی استون کی وی ولا متخذی اخدان او نه پټی آرانی کون کی وی ومن یکفر بالایمان چا چې انکار وکړي ایمان نو فقد حبط عمله پتا کی سره د هلاک خپل عمل او هو فی الاخره من الخاسرین او د او اخرت کې زیان کارانو نوی یا ایها الذین آمنوا یغ کسانو چا چې ایمان راوړي دا ربط او مناسبت یې سره په ما قبل کې بیان د صیدو د ښکار بیان په ما قبل کې هغه سبب د غفلت ته انو یذکر بعده الصلاه ښکار چې د انسان داسې غفلت کې چې چې مونږ تیری نو دینه پس الله تعالی د مونږ تذکرہ وکړه چې د ښکار سره مونږ چې د راشي نو غفلت بلری شي په دې وجه ورپسې تذکرہ د مونږ وکړه نو د سر د مس مقدار هغه ذکر کوي امام مالک رحمت الله علیه هغه خدا ټول سر مس چې اخلي او ټول فرضیت ته هغه وی چې بروس کوم دا مطلق ذکر شوی دی موږ ورته وایو چې نه دې کې حدیث موجود دی هغه مخصوص منه البعض دا حدیث چې دی نو دا د عام نه پس په عام کې خصوص راوسته دی حدیث نو په دې وجه دغه حدیث باندې به عمل کیږي وارجلکم الى الكعبین او خپیس تاسو الى الكعبین ترګیټو پوره ترګیټو پوره شیعاګان دې ده کې وای وارجلکم الى الكعبین خپیس تاسو ترګیټو پوره دا د هغه په نسبت باندې چونکه هغه چې دنو دا خپې دا عطف کوي په ید باندې رجل عطف کوي په ید باندې موږ ورته وایو چې نه د قران څنګه تلاوت ته دیکې باليد او غیره نو فلم تجدو ما پس نمو مې تاسو بول رب سفر کې یاد یاد عذر د وجنا چې استعمال داغه د مرض د وجنا یا د برد شدید د وجنه زیات یخنه د وجنه نو فتیممو صعیدا پس تیمم کوي په پاکه خوره باندې طیبا چې هغه پاکه وي پرون په دې باندې تفصیلی باس کړو نو فمسحو بوجوهکم مسو کوي تاسو د مخونو خپلو چې پاک کی تاسو لرا د ګناهونو نه او د بیا او د سونا وليتم نعمته او د پاره دي چې پوره کې خپل نعمت به ثواب العبادت على الحدث به حال الحدث فثواب د عبادت باندې ليتم نعمته چې ثواب د عبادت پوره کې پتا سو باندې نو په حال حدث کې ثواب د عبادت څه دی دغه او دس کول علیکم پتا سو باندې حين بايعتموه حين بايعتموه اذ قلتم سمعنا کله چې تاسو وی چې مونږ ووریدو واطعنا مونږ اطاعت وکړو واتقوا الله في نقض العهد د وعده په ماتولو کې دا الله نو یریږي واتقوا الله في نقض العهد ان الله عليم بذات الصدور پتا کی سره الله تعالی عالم دی په بهد د زړونو باندې یا ایه الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړل ما قبل سره رب سره بیان القرآن کې حضرت تنویر رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا تاسو ظاهری معاملې وي اوس د نور حقوق نور حقوق چې دین هغه به ملحوظ نظر کیدو هغه ملحوظ نظر کې خو دې شي هغه سره درست گواهی ک گواہی چره ورکوي نو درست گواہی به ورکوي دا غي ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چا چې ایمان راوړی دي کونو قوامین لله شیتا سو ولاړ د الله د پاره شهدا گواہی کوونکی مبالغین فی الاستقامت بالقسط فعدل سرا ولا یجرمنکم جوړ دین کړی تاسو لرا شنآن قوم بعد دشمنی دی او قوم الله تعدلو په دې خبره چې تاسو عادل پری دی ای ترک العدل فیهم چې عدل پری دی تاسو پاغي کې او شنآن بغض او دشمنی دی او قوم اعدلوا عدل کوي تاسو هو اقرب للتقوا دا عدل چې دا نږدې د تقوا طرف ته وتقوا الله ويرګي الله نه فی ترک العدل الله نه ويرګي په ترک عدل کې یعنی که عدل ختموي پرېږدي نو د الله تعالی قهر بدر پسې کیږي ان الله خبير بما تعملون پتا کې سره الله تعالی خبردار دی په عمل چې تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله تعالی کسانو سره چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي لهم مغفرتون دي پر مغفرت ته واجر عظیم فی الاخره او اجر عظیم نه په اخرت کې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې کفر کړي دي او تکذیب کړي دي آیاتونو زمونږه اولایک اصحاب الجحیم دغه اور والدی یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چا چې ایمان راوړی دی د دې ما قبل سره ربط څه دی بر د الله تعالی د نعمتونو ذکر او په دې مت کې دی او نعمت ذکر دی چې هغه روح المانی ذکر کړی دی چې د مکی مسلمانانو د مکی د مسلمانانو باره کې مشرکین یو مشوره کړې و ټول راجم شو ټول مشوره وکړه چې لوند مسلمانان دي بس په یو ځل به ورشو ټول به بس ختم کو سرونه به وو مسلمانان هم ختم شي اسلام هم ختم شي الله تعالی دا سه حالات پیدا کړو چې دا غي اراده بدل کړي نو الله ځکه فرمایي چې ایو الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړي دي اذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ تاسو نعمت د الله تعالی چې پتا سو بل واقعا بعض مفسرینو ذکر کړی دا چې نبی علیہ الصلات والسلام د یو جهاد نه واپس شو صحابه ور سره دي د یو اعلان دی ډډه واله او مشهور واقعه دا او خپل تورې زوړند کړه چې تورې زوړند کړنو یو مشرک د دغه ځای مشرک نو دا کوم سره چې مقابله شي و دغه نو دا خو چې په کم کلی تیرې دل نو پاغه ډیره باندې نبی علی السلام تشریف فرماو نو مفسرین او محدثین دا لیکلي دي چې دغه کلی یو باندې او دغه باندې یو کسراغه ان هغه تور راواغست ډیره په غوسه کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې من یمنعک مني اوس به ایمان څوک بچ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله یمنع الله یمنعنی منک الله تعالی به ما ستانه بچ کی وې ته به چاره اوسته چې څنګه دا وی الله نو چې الله یو یې ګته دا سوچته کړنو هغه کافر باندې رګ دیدن راغې تورته پریوتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتور راواغستا بیا هغه ته مې يم نو کمني تا به عثمان سوق بچ کین نو هغه ولاړو ورته معاف میکړي چې کینو ځان سره نو صحابه ته بیا आवाज وکړو چې صحابه راغله ورته وی د ما معاف کړي د خو دې دغه سي چل کړو نو هغه بیا دغه سړی چې د ایمان راړو الله دا غي ذکر کوي اذ هم قوم کله چې اراده وکړي یو قوم ان يبسطو الیکم ایدیهم چې تاسو طرف ته دا لاسونه راوګد کی تاسو طرف ته لاسونه راوګد کی نو کف کف ایدیهم عنکم الله دا غی لاسونه تاسو نه منې کړو د قتل د پاره راوګدول واتقوا الله یریږي دا الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې پس پکار دې توکل کی مؤمنان ولقد اخذ الله پتاک سره خامخاغست الله تعالی وعده د بنی اسرائیلنا اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دې دوه ربطونه دي یو ربط ادا دي چې بر ذکرو چې الله تعالی تاسو نه وعده غسته مخ کې فرمایي چې تاسو د میثاق تاسو د وعده هغه حشر نشي خبر نه تاسو د وعده هغه حشر نشي کم حشر چې د يهوديانو د میثاق د يهوديانو میثاق او تاسو په میثاق کې فرق راشي نو تاسو د يهوديانو غو خپل میثاق روان نه کوي نو داغه ذکر کوي الله تعالی دې بل ربط چې دنو هغه دار چې ما قبل کې بیان د مطلق میثاق او په دې کې بیان د میثاق خاص دی هغه میثاق د بنی اسرائیل دی خلاصې صدا نتایج د نقص میثاق نتایج د نقض میثاق نو فرمای ولقد اخذ الله پتاکی سرقا مقاغس ته الله تعالی میثاق بنی اسرائیل وعده بنی اسرائیلنا لفظي معنی دا سي دا په داسې موقع باندې دا ویل کیږي چې تعذير مقصود وي دا لفظي معنی په داسې موقع ویل کیږي چې تعذير پکې مقصود وي مطلب بداوي چې د پیغمبر طرف ته د غلط خبرې نسبت منقول د غلط خبرې نسبت چې څوک یې هغه نسبت منقول شیخ الرحمت الله علیه ترجمه کړی دا چې اور مدد کروګې لا تتاثروا من الآيات والنظر دای بیا اثر نه قبلې د الله تعالی د آیاتونو نه او نه د نظر نه ولی زړونه تور شي وي یحرفون الکلمه عن مواضعه تحریف کوي په کلماتو کې عن مواضعه بدلی دا کلمات د خپل ځایونو نه لفظا او تعویلا باطلا یا لفظی طور یا تعویل باطل سرا ونسو فی القول والعمل چې یو کس د دین خائن وی په قول او په فعل کې په عمل کې په قول او په عمل کې دی خیانت کوونکی وی الا قليلا منهم فنقض عاد سره مگر لګوندې کسان به دغه نه بچوي صاحب کشاب دلته وی چې دا مصدر چې په معنی د خیانت ته دا خائنتن مصدر په معنی د خیانت کې دی دویم قول د بعض مفسرین دی چې دا صفت ته او دا صفت ته موصوف محذوف علی طائف خائنتن سلورم شخصن بد دی د شخصن صفت بوي علی شخص خائنتن دا سلور تقدیرات پکې د موصوف محذوف رایس کی دي سوال شخص کو مذکر دی په دې باندې اوس یو اعتراض قام خواري دي چې موصوف صفت کې مطابقت په تذکیر او تانیث کې ضروری دی نو دې ده کې موصوف چې د نو هغه دې ځای کې مذکر دی شخص او صفتی چې د خائنتون دا مؤنث دی انو دا خو بیا په دې باندې دا اعتراض چې جواب یې څه دی په خائنتون کې چې اخر کې دا کمها ده دا د مبالغه د پاره تانیس د پاره نه ده لہذا شخص خائن شخص خائنتن دا صحیح دی ځکه چې اخر کې دا تا ها چې کما ده تای مدوره دا ها چې دا انو دا د تانیس د پاره نه ده بلکې دا د مبالغې د پاره ده نو په دې وجه باندې قائنتن نه مراد قائنن دی انو دا موصوف صفت مینس کې مطابقت راغې په تذکیر او تانیس کې دغه اعتراض پینې شي وارد دی فعفو العفو ترک عقوبت المذنب ترک د عقوبت مذنب فی باطن کې انو عداوت په ظاهر کې او بغض په باطن کې الى يوم القيامه تر ورځې تر قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زر دې چې موږ به خبر ورکو دیلا الله به خبر ورکې دیلا بما كانوا يصنعون پاغه دغه باندې پاغه کارونو باندې کم چې دی کول بے خفای نعت محمد يصنعون بے خفای نعت محمد چې پټول به او صاحب د محمد عليه السلام آیت درج آیتونه درجم دی په تورات کې من الكتاب ويعفو عن كثير او عفو کوي د ډیرو سيزونو قد جاءكم من الله نور پتا کی سر راغله تاسو له نور وکتاب مبین او کتاب ظاهر دی نور نه مراد محمد علیہ الصلات والسلام مغسته شی او قران مغسته شی خو محمد علیہ الصلات والسلام په کوم حیثیت باندې نور مراد اخلي اخو الله مالوسی رحمت الله علیه مسله وضاحت سره کړی دا موږ به دې وای نور نه مراد هغه قران دی نور نه مراد دلته څه دی قران کتاب مبین دا عطف تفسیری دی نور نه مراد قران دی او دا کتاب مبین دا عطف تفسیری دی د چرې پیغمبر نور مراد اخلي دی نه نور په حساب نو بیا اوصاف د پیغمبر نورانی دی او ذات په اعتبار سره بشر دی او د اوصاف په اعتبار سره نور دي اوصاف نورانی دي نو هغه نور مراد غستې شه اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده هم دا غلا او دې کې نور نه مراد قران دی او د کتاب نه مراد کتاب مبین دا عطف تفسیری دی دویم دویم تفسیر روح المعانی او جلالین وغیرہ کې هغه کې یو بل تفسیر دی روح المعانی کې دی او جلالین وغیرہ کې دی هغه کې دا تفسیر دی چې نور نه مراد د نبی علیہ الصلات والسلام ذات گرامی دی علامه علوسی رحمت الله علیه چې کوم غسته دی د نبی علیہ الصلات والسلام ذات گرامی دا د نور نه دی ده کې مراد دی لیکن د نبی علیہ الصلات والسلام ذات هغه بشر او صفتی نور دی د نبی علیہ الصلات والسلام ذات بشر او صفتی نور دی او د دې په مؤید کې بیا قران وایي چې قل انما انا بشر مثلکم او سبحان الذي اسرا بعبده بنوره اونوي بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو دغه ځای کې دای دلیل شي یا رستو بیا فرمای دا چې ايو دا نور اي ادمي نور اي ادمي نو بیا ورته ادمي وای چې دا سړی د عام انسان د انسانانو غوندي نو دا دغه چې جلالین والا فرمایي علامه علوسی ته خودی زه پوری مسله بیان کړی دا علامه علوسی رحمت الله علیه کې یو سړی ته دا پته ني چې پیغمبر علیه صلوات و سلام نور دی او که بشر دی دا سړی لا شک کافر دی خزه په طلاق ده دې ټولو نه تاسو به چاته پته ده دا ګورې دین کې کی دی پیغمبر علی السلام د ذات په اعتبار سره سره بشر دی او د صفت په اعتبار سره نور دی الله مالوسی رحمت الله علیه وی کې یو سړی په دې نه پوهیږي چې پیغمبر بشر دی او کنور دی لا شک کافر شه دی اوس دې سره وسکه په دې مسله ځان خامخا پوهه کې د الله مالوسی را قول وسې کول غواړي نو فرمایي ولی هغه وجه بیانې ولی وای دا د ضرورت دین نه دی او دې سړی د ضرورت دین نه انکار وکړ دا غي پته ورته نشته او ضرورت دین چې چاته پته نه دی تش بوتل دنیا کې ګرځي نو فرمای ونور وکتاب مبین یهدی به یهدی به الله هدایت ورکی په دې قران سره الله تعالی من هغه چاله اتبع رضوانه چې تابعداري کوي درځاون غیر الله سبول السلام د د امن دلارو ويخرجهم من الظلمات الى النور او باس دی لره د تیارو د کفر نه او د شرک نه الى النور رڼا د ایمان طرف ته او د قران طرف ته به نه پیجاز خپل سره نو يهديهم الى صراط مستقيم او هدایت ورکې دی لنی غلار طرف ته لقد كفر الذين قالوا فتاکیک سره کفر کړو هغه کسانو چې غوي ان الله هو المسيح ابن مريم دا دې ده کې یو اعتراض بل په دغه نور او کتاب مبین باندې هغه جوړیږي چې د نبی علی صلوات و سلام وې سورو وې د نبی علی صلوات و سلام کې چرې بشر وې ان سورې به ضرور او د نبی علی صلوات و سلام کوې سورې نو نو څنګه بشرو دې دوه جوابونه دي یو جواب خدا دې کبه فرض محال مونږ دا ومنو چې او سورې نو ان دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره لوی معجزه و چې بشر و سورې نو لیکن دې باره کې مفسرین چې کوم الزامي کلک جواب ورکړي نو هغه دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورې وو دا چې کوم روایتونو کې راځي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورې نو نو پدې کې یو راوی یو راوی د داغنوم عبدالرحمن کذاب دی یو راوی دی داغنوم دی عبدالرحمن کذاب اسماء الرجال کې پاغه باندې ډېر کلک رد شوی دی دی کذاب دا ویلو چې د نبی علی صلوات و سلام سورې نو د نبی علی صلوات و سلام سورې نو او د تخلق ولی بشر وای ان دغه عبدالرحمن کذاب په وجبانه دا خبره غینه سورې باقاعده او د ضعیف او واضع الحدیثو د ضعیف مو عبدالرحمن کذاب او واضع الحدیث مو په دې وجه د روایت مفسرین محدثین ناخلی لقد كفر الذين قالوا اوس دې نه دی یعقوبیه ربط سره دی یعقوبیه ذکرو چې دا عقیده دا ده چې الله تعالی حلول کړي د عیسی علیه صلوات و سلام کې اوس مخ کې آیاتونو کې الله دې د عقیده رد کړي فرمای لقد کفر الذين قالوا پتاکیک سرا کفر کړي هغه کسانو چې غي وي ان الله هو المسيح ابن مريم چې الله مسیح ابن مریم دی په خپل باندې عیسی علی السلام خدای دی دا یعقوبیه فرقه ده او د دې عقیدی مطابق چې دین بیا خدای عیسی علی السلام لا یعنی خدای له پانسیم ور کړی ده لکه چې دوی کوی چې د خدایم دی دوی کوی د پانسیم قائل دي نو ګویا دوی په خپل وای مونږ خپل خدای پانسی کړي دا سې د ناشوله تضامن دي نو فرمایي ان الله هو المسيح ابن مريم تور ته وایا فمن يملك لكم فمن يملك من الله شيئا فسب مالک د الله نه د سيزو ها د سيز ان يقدر من عذاب الله چې دا الله د عذاب نه باغ بچکول کوي ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم کچری اراده وکړي د دې خبرې چې هلاک کی مسیح ابن مریم لرا و امه مور دا غمړ کی ومن فی الارض جميعا مکه کې جدا ټول سمره سری چې دا ټول مړ کی نو ولله بتمامه ټول مړ کی نو هو یقدر علیه الله په دې باندې قادر دی کولی شي ولله ملک السماوات والارض الله د پاره ملکیت د اسمانونو او د زمکو دی و ما بینهما سجب میان د دې دواړو کې دی یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چې وغواړي والله علی کل شیء قدیر الله پاره سیز باندې قدرت لرونکي دی نو چې په هر سیز قدرت لرونکي دی نو عذاب ورکولو کې ګوره بیا ډیر سخت دی وقالت اليهود ليست والنصارى نحن ابناء الله بل ربط مخکې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله ما قبل سره ربط سره چې مخکې د نصارا او ذکر مخکې د يهود او نصارا او د دواړو فرقو ذکر دی نو الله فرمای وقالت اليهود ابن عباس رضی الله عنه وای چې ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا جماعه اليهود چې نبی علیہ الصلات والسلام आवाज وکړ جماعت د يهودو ته الى دين الاسلام وخوفهم بعقاب الله فقالوا كيف تخوفنا ونحن ابناء الله واحباء ابن عباس وی چې نبی علیہ الصلات والسلام يهوديانو ته आवाज وکړ چې دین تراشي او د يرول د الله د عذاب نه ورته مونږ سره یې مونږ خدای ځامن یو دې تاسو وګورئ موږ د خدای زامن یو موږ د سنه یری لکه دا بازی چی لکه وای ماماجی ته وو مالک ماماجی دی موږ ماماجی نه دی ای جی سیب دغه کې په خبر کې چې دی ای جی دی از موږ ابل ماما کو دغه هم دی وزیرم دی پکې نه ودی غریب د کم ځای نه راغلی یا به د کم ځای نه داسې خلک دا يرول را يرول کوي نو يهوديانو ته نبی عليه السلام وي خدای نه ویریږي نه غي ورته وي سو مونږ یې مونږ خدای ځامن یو پختله باندې یعنی هم په دې سپاره کې آیت نمبر 40 د سوره مائده چې ده ان هغه کې مؤید ملاوی کې بیا مؤیدات په مخ کې تللی دي هغه کې تعارضونه جوابونه دي هغه موږ مخ کې کړی دي بیا ضرورت نشته ولله ملک السماوات والارض الله د پاره ملکیت د اسمانونو او د زمکو دي و ما بینهما سجب میان د دې دواړو کې دی ویلیه المصير الله طرف ته ودا ټول ورتاویږي په آخرت کې لا اله غیر نه چې بل چا طرف ته یبین لکم علی فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر دا چې تاسو به وی چې نه دراغله مونږ لري يرونکې لکای لا تقولوا فی القیامه جلالین وای وای لکای لا تقولوا فی القیامه دا پاره دې در لراغه چې قیامت پر ورځ باندې تاسو دا ونه وایي چې مونږ رسول نو راغله یو ربط ادا دی ما قبل کې خطاب اهل کتاب او تو مضمون د رسالت او پدې کې هم مضمون د رسالت ته او خطاب د قوم د موسی علی السلام دی بل خلاصه در کو صدا نقض عهد چې دا سبب د لعنت او د جبن وی نقض عهد دا سبب د لعنت او د جبن وی بغیرتی چې بنده یریږي ډیر وایذ قال موسی لقومه بل بل ربط چې سبق الغایات او بیان القرآن کې دا ربط ذکر شوی دی سبق الغایات بیان القرآن هغه دواړو دا ربط ذکر کړي چې بر د يهودو نصارا او د هغه د نافرمانو ذکرو دلته الله تعالی فرمایي چې دور حاضر يهوديان چې دي کچری د حضور علی صلوات و سلام نافرمانی کړی وي نو بیا سلری خبره نه ده سلری خبره نه چې دیته هم سزا ملاويږي تاسو وای دي سره غم جن کیږي ما ولی چې د دې غلولو قلب چې کوم بن سوریا وغیرہ او کعب بن اشرف وغیرہ هغه هم دغه سنا فرمانه کړی وندا ډیر واړه يهوديان دي دای دې کوي خیر دی و اذ قال موسی کله چې وی موسی علی السلام له قومه قوم خپلتا یا قوم قوم زما اذکروا نعمت الله علیکم یاد کی تاسو نعمت د الله تعالی کوم چې پتا سو باندې یعنی اذکر انعامه فی وقت جعله فيما بینکم من اقرب من اقربائکم انبیاء کوم چې تاسو لا انبیاء راغلو ان هغه انبیاء په زمانو کې چې پتا سو کوم نعمتونه د الله شو اجعل فیکم انبیاء کله چې وګرځول پتا سو کې انبیاء وجعلکم ملوکا او تاسو کې وګرځول سرداران اي معكم ملوکن بادشاہان بادشاہان وګرځو نو پدې کې اکثر بادشاہان تیر شو واتاکم ما لم یوتی احد من العالمین او درکړو تاسو لاغس لم یوتی احد چنی ورکړي چاله په عالمینو کې من الامم الماضیه پتیر امتونو کې یا قوم قوم زم ادخلوا الارض المقدسه داخل شي تاسو هغه زمکه ته چې هغه مقدس زمکه ده ارض مقدسه کې شام فلسطین اردن اسرائیل علاقه او د لیبیا سه حصہ چې د دې ټولو ته شام ویل شو دا ټوله پکې داخله وا ولا ترتدوا التي كتب الله لكم کما چې الله تاسو د پاره مقرر کړی د په لوح محفوظ کې په لوح المحفوظ په لوح محفوظ کې چې انها مسکن لكم چې دا مسکن تاسو دی ولا ترتدوا على ادبارکم او تاسو مرا تاویږي په پوند خپل باندې ای لا ترجعو علی خلفکم خوفا من الجبابره چې تاسو مرا تاویږي د جبابره او د یارینا دا غي نه دی را تاو شو دا غي ذکر ورته قران کوي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دولس کسانو لري اولیګل ورته وی حالات معلوم کړي چې جبابره څنګه خلق دي دولس کسان ولېګل نو چې او چې کله واپس راشي نو خبرې بس صرف زما او د هارون علی السلام مخ کې کوي بل چاته به خبرې نه کوي یوشع بن نون او کالب بن یوحنا دا دې سره یوشع بن نون کالب بن یوحنا لس کسان د دین علاوه دې چې واپس راغل الته چې لړل نو هغه له الله تعالی قوت ورکړو یو پکیو اپ دروازه باندې چوکیدار ولاړو چې دی ور داخل شونه هغه دول سواړه او تړل پوګي واچول بادشاہ له وړ دولس واړه په یو ځای چې بادشاہ له وړو نو غورته زی وی تاسو ته سنه میکاس خپل ګرځوم نو ټول به تلاند کیږي زی وی دا خبر ورسوي زموږ مقابله لرا نشي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې طویل او چاته بحال نه وای دای قوم طویل مونږ غږ نه کو خو بس بهر ال ډیر زیات ویریدو ا سړی ډیر خطرناک دی یو کس مونږ دولس واړی یو ځای چې داسې رانه پړې تاو کې پوګې وا چولو بوې کړو نو یا سړی ډیر خطرناک دی ګوره هنګ موسی علی السلام په کړه ځکه الله ور سره وعده کړی و چې ستا قوم بنی اسرائیل و صرف توري واخلي چې دا قوم ته ور داخل شي نو ایبت په خپل یریږي خو چې دې سره توري دې وردن نشي نه دې ورته ذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون هغه ته اشاره دوز دي ده کله چې دې خلکو تعالوي چې او ډېر لوی پهلوان دې پکې نو قوم حوصله وغورځي دي الله دا غي ذکر کوي وكتب الله لكم فرض کړی تاسو د پاره ولا ترتدوا على ادبارکم او مرا تاویږي تاسو په پوند باندې فتن قلبو خاسرین پښې و تاسو زیانکاران قالو یا موسی ان فیا قوما جبارین دی وی چې موسی هغه کې حکم جبارین د پکې او عاج بن عنوق دی عاج بن عنوق بعض مفسرین لکه ابن کثیر و غیره ذکر کړی دي چې دی چونو دا 3336 غز د دوه غدوالو خدا یو مرجوح قول له 3336 غز والو غدواله د چې دا مرجوح قول له دا البدايه والنهايه ذکر کړی دی حافظ ابن کثیر پاغه کې ذکر کړی دی نور بعض مفسرینو ذکر کړی خدا مرجوح قول له ٹھیک ده ځکه چې 3336 پاغه کې بیا دام یو روایت ته چې دې چونو په سمندر کې به ودرې دنو چې لاس به خطا کو ان به جوړ زر به التنه مې راونی سراوا به غستو نو بیا دې ذکر دا کوي چې د نوح علی السلام په زمانہ کې هم نو چې د نوح علی السلام په زمانه کې خوا کیشته به داسې اوچا تکړه و بار به ته وړي ونه بیا په کې څه ضرورت وي ډوبېدو بل په کې دا خبره کوي چې دیوا په سمندر کې بولاړو د نوح علی السلام زمانه کې لاس به خطه غټ مې به راونی صدا سي به نیولو بیا به چې اوس په پخیږي څنګه نور ته به وربره کنه نور باغه سور کو نو چې نور د مې سور کو اسې د سوچ خبره ده لاس وسره نه سور کو لاس به موثر بیا سور کړو کنه چې دا مې سور کو نو چې اور سره په دومره فاصله کې انسان یې خدای بم سوځي کنه نو دا لاس بچو مې سور کېدو نو دا اقوال چې دا د عوج بن عنق والا دا غلط دی البته وو نمر ضرور چې بس داسې پړې داسې کو وروي وشته نو ټولو نه راتاو کو پوګې وا چول ویړل خو 3336 فوټ چې غس چې نو دا وګدواله د کم اس کم نو نمر نو دا خو بیا سفر ماسی بیا رښتیا وستا سو السبب الذي سبب من الاسباب التي لا تعلق لنا بها چې زموږ تعلق تراغي پوری نشته سو پوری چې دا خلق پکې موجود دي فإن يخرجوا منها کچری دې تنوتل نو فإنا داخلون نو پتا کې سره بیا موږ داخلي دن کیو قال رجلان دو کسان چې وغي ورته وي یو کالب بن یوحناو یو یوشع بن نونو دا کلک ایماندارو دی ورته وی قال رجلان من الذين يقافون انعم الله چې دی یریدل چې الله تعالی انعم الله عليهما الله انعامات کړی دی په مونږ باندې او دخلوا عليهم الباب تاسو داخل شي وی په دروازه پاغي باندې فاذا دخلتم فانكم غالبون نو دی دوړ ورته سوي فکر چری تاسو داخل شوي انو تاسو به غالب یی پاغي باندې وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنين او خاص په الله باندې توکل کوئ چې چری تاسو مؤمنانی قالو نو دیسوی یا موسی موسی ان لن ندخل امغه هرگز نه داخلي گو ابدن همیشه د پاره ما دامو فیا سو پوری چې غي پدې کې موجود وي فذهب انت وربک تا او ستا پروردگار دلار شي فقاتلا انها هنا قاعدون پس تاسو جګړه وکئ موږ بدل تناسو درتا مسلم شریف کې دي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې نو اوس سردار حاضر شو عرض یو کچ په خدای مې قسم یې دا الله پیغمبره ک تاسو حکم وکړئ نو موږ په سمندر کې مس په ورواچو نبی علیہ الصلات والسلام ته او بن اسرائیل د موسی علیہ الصلات والسلام ته دا ویلو چې په خپل لار شي جګړه وکم نشوتلې دا صحابي مقداد بن اسود نبی علیہ الصلات والسلام ته دا وی دا الله پیغمبره کچری توه مونږ په سمندر کې به مس په واچو او بیا وشو داسې چې د صحابه او جماعت په سمندر باندې را روانو مخې د سمندر راغې نو امیر لشکر ورته دا ومونه وی چې ودرېږي په ورځي نو دې په سمندر باندې ورل کافرانو علاقه ته الله تعالی بیا هغه وخت دا معجزه دا کرامت د الله د پیغمبر د صحابي ظاهر کو چې د سمندر د غوبو د پاسه چپو د پاسه به اس په قدمونه کې خود لاندې بګینه غر کېدل دا الله د پیغمبر صحابه پاغي باندې تیر شو ټول لخر په تیر شو نو دغه مقداد ابن اسود پیغمبر علی السلام ته وی الله وای زمونږ په ذات ته خدای باندې قسم وی چې کوم ته وای چې په سمندر کې اس په واچوي نو هغه ته به مچو موږ د موسی علی السلام د قوم غوندې نه یو فذهب انت وربك فقاتلا اي ارض الجبابره فضلا عن دخول بابهم وهم فيه دین علاوه چې غي پکې موږ چریم نزو انو بیا لن ندخلها ابدا ابدا اي دهرا طويلا تر همیشه د پاره موږ نو ورځو سو پوری غي وې د قوم جبابره د علاقه په دی باندې حرام شو د غزمکا فإنها محرمه اي ارض مقدسه په دی باندې حرام شو سلوی قال ورته دی نزي يتيهون في الارض يتحيرون ويترددون في الارض دته وادي تيه ولي وي سرګردان او پکې دی د دې هغه تفصيلات ما بعضي ذکر کړي دي په لومړی سپاره کې که خیال کې مرضی دې دې صرف مختصرا یتیهون فی الارض چې به سرګردان وي پدې کې فلا تاسع علی القوم الفاسقین پس تا افسوس مکو په قوم نه فاسقانو باندې وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق ما قبل سره ربط سره ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې بیان د قوم فاسقو او په دې کې بیان د فاسق خاص دی چې هغه قابل دی د آدم علی السلام زیه فاسق خاص خاص فاسق دی د آدم علی السلام زیه قابل خلاصې سره نقض عهد چې سبب د لعنت او د جبن دی بل ربط چې دنو هغه دا دی چې بر د يهودو نو ساراو ذکرو الله تعالی هغه الله د پاره ځامن ثابتول اوس الله فرمایي چې د آدم علی صلوات و سلام سلوی زویو لیکن فرمان نافرمانو خپل پلار نه بچ کړي شو نه خلاص کړي شو د سنا خپل پلار یو انو چې پلار تاسو بیا څنګه بچ کړي آدم علی السلام سلوی زویو هغه بچ نکو نو تاسو به څنګه بچ کړئ چې اسې داوی کوي چې مونږ د خدای ځامن یو اوس دې کې یو مسله مفسرینو ذکر کړی دا چې دا قابل چې نو دې چې به جهنم ته ځي الوسی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د جهنم ته وزید شلمه سپاره کې ارن الذین اضلانا من الجن والانس د دې آیاتونو په ذیل کې دي لیکلی دي چې دا قابل چې دی انو دې چې به دا جهنم ته ځي انو دا حضرت انوی رحمت الله علیه لیکلی دي دا د دی وجب نه دي چې کافرو بلکې دی خو مؤمن ګناګار دا صرف د دغه ګناه د وجب دي د کفر د وجب نه دي قابل کافر نو بلکې د ګناه او د فسق د وجه نه بده جهنم ته ځي د کفر د وجه نه بنه ځي کافر دی نو د ګناه په وجه باندې به جهنم ته ځي دا ګور ذهن کې پخه کیږي وتلو علیهم او تلاوت کا په دای باندې نبا الذی د کیسه دا غ سړی د نبا ابن ادم د اولاد د ادم علی السلام متلبس بالحق اذ قربا قربانا کله چې مخ کې کړو قربانی فتقبل من احدهما دوار زامنو یو ودا قرب زمای ټوله کیسه خو به تاسو ته معلومه یو ودا قرب ما ته واد کیږي بل وی ما ته نو راځه دواړه قرآن دازي دغه کودا تاسو چې تاسو وشتنو تاسو وشتل دا شو چې دواړه به قرباني کو چې چاغه الله ته قبول شو نو دا یو چې دبا حابیل چې نو دبا دغه کول دا پټی کې به ګوډ او لو وغیرہ دا کول هغه غلراړه بر په ډیره کې خداغه زمانہ کې طریقه دا و چې چا قرباني به قبول او به الله سوزول او به ته اسمان ته ادابل چې نو د یو خپل ګډ راو استاغه حلال ک اوس د یو دا قرباني د حابیل قبول شو قابیل قبول نه شو الله ورته ظاهر کړ چې دا جنې چې دا ستا حق نه دی شریعت کې داغه حق دی او امام ثابت کړ چې داغه حق دی تاسو پیو وشته شو نو دا ولم يتقبل من الاخر انو قبول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 چې هغه ناجایز او حرام دی او هغه د سبب په وجه باندې یعنی قتل حرام او دې ځای نه اوس دا قتل ذکر کیږي چې هغه شریعت مقدسه صد وجوهات په بنا باندې چاله ور کوي دا هغه تذکرہ کوي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله خبر دا د بلنه بدله دا هغه کسانو چې جګړه کوي الله او رسول دا هغه سره ويسعون في الارض فسادا او منډي وي پزمکه کې د فساد کولو د پاره اصل کې دا د ډاکوانو هغه سزا الله بیانې چې کم خلک ډاکا چون کی وي د چا په کور باندې یا د چا په کاروباري ځای باندې ډاکې اچي نو دا غي ذکر دی ځای کې قران کریم کوي چې د دغه ډاکوانو د سزا سلور قسمونه دي رمبنه قسم دا ده چې ډاکه او غردولا او سړی هم قتل کو نو جزاء بدله به قتل وی چا پکوري ډاکه او غردولا او بیا د کور مالک هغه هم قتل کو نو دا بدله چې داغه به قتل وی سزا دوی ماغه صورت ته چې مال واغستو یو سړی باندې لاړ وغنه مال واغست ډاکه نه وا یو سړی لاړ مال یې واغست او سړی هم قتل کو نو په داسې صورت کې با سزا چې وی نو په سولې باندې خېجول دي سولې چې داغه د کجوري هغه تنې چې سکه وتی هغه باندې ورلنوم کی دی او پلان دې زور ورکی دغه سولې وی دریم صورت چې د نو مال واغستو او سړی قتل نکو مال دې چا د کور واغستو سړی قتل نکو نو په دې صورت کې خلاص یا غسخپا دا به کټ کیږي خلاص د دې زینا دلته نه دی موټینا او یا غسخپا چې د ناغه وکټ کیږي چې مال واغستو او سړی قتل نکو څوک قتل کړي نه دي سلورم صورت دا ده چې مال هم نه دی غسته او قتل هم نه دی کړي ورغله وو هغه ته نه بچو مالم وانه غسته شاو قتل هم نه دی کړي نو په دې صورت کې اختلاف دی قران کریم کې دی ينفون فی الارض دا هم دی آیت کې او ينفو فی من الارض او ينفو من الارض چې دای په ځمکه نه ویستې شي نو په دې کې دا او ينفو من الارض چې ده امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس باندې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس باندې په دې مسله کې او ينفو من الارض باندې به عمل کیږي چې چا مالم نی غسته او قتل یې نی کړي نو امام اعظم په نسبان دي مراد ته نسد قید چې دا سړی به قید کړي شي مال نه دی غسته سړی نه دی وجلې بس بدله کې به صرف قید کړي شي ات کړه به ورته واچيږي او جیل ته به بوتلی شي چې په دې کور ورتلې ولې امام شافعي رحمت الله علیه دلته کې وایي چې نه جلاوطن بکړی شي د خپل وطن نه وو شړل شي امام شافعي رحمت الله علیه سوی چې دا سړی به جلاوطن کړی شي د دواړو دغه اختلاف د دې ائمه د دواړو چلی دلته فرمای او ينفو من الارض یا به یستی شي یا قید بکړی شي په دغه ځمکه کې ذالک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الاخرته عذاب عظیم او دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وکړه من قبل ان تقدروا عليهم هغه کسان چې توبه وکړه من قبل مخکې دینا ان تقدروا عليهم چې قادر شي په دې باندې حاکم من قبل ان تقدروا عليهم چې تاسو قادر شئ په دې باندې د دې نه مخکې مخکې توبه ویستا نو فعلموا ان الله غفور رحیم علامه سیوطی رحمت الله علیه د دې آیت په ذیل کې نقل کړی دی چې ډاکوانو ډاکو غردولا او پاغی باندې لا د مالکانو یا د پولیس یا د حکامو دا غي په لا قدرت نوی حاصل شوه او د توبه وکړه د دې توبې په وجه باندې د حقوق الله بددنه ساقط شي حقوق العباد به ورکي لکه کوم مالی چې راوړي دغه د مالکانو مال به ورکي البته حقوق الله د تماف شو کم چې لاس کټ کیدل په دې باندې حدو یا نور سزاګانې وي د قتل سزا وا یا د خپلاس د کټ کیدو سزا وا یا د جلاوطنۍ سزا وا هغه به نشي ورکې دي آیت دی معارف القرآن چې کوم د پښتو دی دا غیش پغم جلد صفه 201 معارف القرآن کې د مفتی شفیع رحمت الله علیه چې کوم د پښتو تفسیر د معارف دی هغه کې جلد نمبر 6 صفه 201 باغی کی پورا تفصیل موجود دی چې دا کابرین دیوبند نور تفصیل پکاو خو چې دا کابرین دیوبند په بارد توسل کې سر آیا ده بزوات الفاضله کې تفسیر حقانی جلد نمبر 1 صفحه 56 تفسیر حقانی جلد نمبر ایک صفحہ چپن تفسیر حقانی جل نمبر ایک صفحہ چپن دغه سي مشکلات القرآن د شیخ افضل خان د شاپور شیخ چې ورته وی هغه د حضرت تانوی رحمت الله علیه ته پکې او نسبت کړي ده په دغه خپل مشکلات القرآن کې هغه وی چې حضرت تانوی رحمت الله علیه ویلي چې د زوات فاضله سره د دې آیت هیڅ تعلق نشته نه جواب دا ورکو چې شیخ افضل خان دا خبره غلطه لیکلې ده حضرت ثانوی رحمت الله علیه ته غلط نسبت کړې ده ځکه چې حضرت ثانوی رحمت الله علیه د روح المانی د یو قول دا نقل کړو هغه په قیل سره عبارت نقل کړي چې قال روح الله معلوسی قال آلوسی نو دته نه مراد دا غسته چې دا مسلک د حضرت تنوی دی یو د یو سړی خپل مسلک وی او یو یو سړی د بل چا قول بیانې د بل چا مذهب بیانې دې دې کې حضرت تنوی رحمت الله علیه د روح المانی قول بیان کړي د خپل مذهب نه دی بیان کړي دا خپل مسلک دا نه دی کوم چې افضل خان شیخ بیانې بیا په دغه ځای کې افضل خان شیخ په شیخ القرآن والحدیث د ډاګه پاغه باندې دغه ځای کې رد کړي او رد زوات فاضله په صورت کې رد زوات فاضله په صورت کې سوق په صاحب قائل استد... قائل توسل باندې کوي نو گویا دا ډایرک په صحابي باندې رات کوي په قائل د توسل بذوات الفاضله باندې رد کول په دې کې لږ احتیاط هر یو سړی له دا پکار دی چې چرته په صحابي باندې تهمت نه لګي اول ربط دی آیاتونو د ما قبل سره ادا دې چې بر د جرایم ذکر مخکې الله فرمایي چې تاسو د جرایمو نه بچ شئ او الله طرف ته وسیله ونی شئ د جرایمو نه بچ شئ او الله طرف ته وسیله ونی شئ اوس توسل وایسه ته مسله توسل صدا اول په دغه ځان پویل غواړي بیا په دې باندې خپل حوالی ورکول غواړي مسله د توسل چې دا په هغه مسایلو کې دا چې په دې کې انتهایی اختلاف دی او د دې اختلاف ابتدا شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه او داغه متبعین وکړو ابتدا په دې کې د اختلاف لکه څنګه چې په مسله د حیات النبی کې د 1374 سنه هجری نه پس تر 1374 سنه هجری پورې یعنی د پیغمبر علیه صلوات و سلام د زمانه نه تر 1374 کال پورې دوی چا پکې اختلاف نو په حیات الانبیاء کې لومبنه اختلاف پکې سیدنا الله شاه گجراتی راځته دي نو داسې په مسله د توسل لومبنه اختلاف شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه راځي دي البته یو خبره وا چې په ابن تیمیه په وخت کې کوم اختلاف په توسل کې او نو غدانو لکه نن چې کوم افراط او تفرید نه بګه کار غستې شوی دی نن دور کې قائل له توسل باندې باقاعده د شرک فتوی باز خلک لګي نو باز د افراط نه کار اخلي لکه کپټن عثماني ډله شو یا جماعت المسلمین والا شو یا نور ډلې دی پکې اشاعت والا ډلا دی په کې انتهایی د افراط نه کار اخلي او بعضې په کې د تفریط نه لکه بریلیان بعضې په کې د تفریط نه لکه بریلیان چې هغه توسل شرکی تم جایز وای توسل تعریف اقسام او پاغه کې کم کم توسل جائز دی کم مکروه دی کم حرام دی په دې ټول باندې تفصیلی باس مونږل تکړو د توسل اقسام نه توسل مطلقاً جائز دی او نه مطلقاً ناجائز دی خکلک ځان پویل غواړي په مسله باندې بعض صورتونه جایز دي او بعض صورتونه چې دی هغه ناجایز دي بعض صورتونه به بدعت هم دي اوس زمونږ په دې ځان پوهه کو چې په مسله توسل کې زمونږ د اکابرین دیوبند څخه طریقې کار دی ځکه چې دا کابرین دی دیوبند کملاری باغی مونږ زونو مونږ ځان ته ویل شو چې دیوبند دی او کنه چې دا کابرین لار مونږ پریږدو نو بیا مونږ ځان ته دیوبند دی نشو ویل دیګ بندي ویل شي اکابرین دیوبند کومه طریقه او کوم دا غي روایت او کوم دا اکابرین دیوبند عقیده وی انو هغه باندې چې څوک عمل کوي او هغه ته صحیح وای نو بیا هغه دیوبندی هغه ته ویل شي بعض خلک زردا وای وای دیوبند حرف آخر کو نه دی نو موږ ورته وای بیا وای چې بس دیوبندې نه یو چې دیوبند حرف آخر نه دی نو بس دیوبندې نه یم او که چېرې دیوبندې یم نو دیوبند حرف آخر نه دی او زما د پاره قابل تقلید دی زه چې دیوبند کوم مسله قران او حدیث نه څنګه استنباط کړی نو پاغي باندې روان اوس په دې کې سلور ابحاث دي یو اقسام توسل له نمبر 1 اقسام توسل نمبر 2 مفهوم توسل نمبر 3 حکم توسل اقسام توسل مفهوم توسل حکم توسل او نمبر 4 د توسل باره کې د علماء دیوبند مسلک اقسام توسل بعضو د توسل اقسام دولس جوړ کړي دي بعضو سلور جوړ کړي دي بعض توسل تقسیم کړي دي په دولس اقسام باندې بعض تقسیم کړي دي په سلور اقسام باندې او بعض ابتداءا دو قسمونه صرف جوړ کړی دي بعضو ابتداءا صرف او صرف دو قسمه جوړ کړی دي نمبر 1 توسل شرکی نمبر 2 توسل شرعی آسان دو قسمه دي بس توسل شرکی توسل شرعی وکانو من قبل یستفتحون کې مونږ یو تفصیل بیان کړو چې کچری غیر الله یا پیغمبر یو سړی حاضر ناظر وګڼي چې غوي دې ما سره موجود دی او زما امداد په دې دنیا کې د دنیا د ژوند پشان کوي او دې ځکه ما سره موجود دی او غما له هر یو کار کوي یعنی متصرف به امور الکل وګڼي یا حاضر ناظر وګڼي یا عالم بالغیب وګڼي نو په دې صورت کې که تقرب یعنی توسل د دغه ولی یا د دغه پیغمبر په حق کې دی ثابتې بیا مشرک دی او کنه چې دا وایي چې ای به محبت النبی او محبت د نبی علیہ الصلات والسلام باندې و بی ایمانه په ایمان دا غ باندې چې زما په نبی علیہ السلام ایمان دی هغه سره مې محبت ته او بیا د پیغمبر یا د ولی یا د یو بزرګ یا د خپل استاد داغه هغه اعمال الله ته په وسیله کې مخکې کی چې الله غتا ته څنګه محبوبو نو داغه په وسیله او داغه په توفیل داغه په برکت داغه په برکت باندې الله زستان افلان کې کار داغه سوال کوم نو دا بالکل توسل شرعي دی دا توسل شرعي دی جائز دی خلاصه دا ده چې توسل بصفات الله نمبر 1 د توسل بصفات الله د صفات د الله تعالی توسل نمبر 2 توسل باعمال الصالحه نمبر 3 توسل باسماء الله د الله په نومونو باندې وسیله نیول او نمبر 4 توسل شرکی او نمبر 5 توسل اختلافی توسل اختلافی کم یو دی یعنی توسل بحرمت فلا ببرکت فلا بجاه فلا بحرمتي وببرکتي وبجاه فلان دې ته توسل اختلافي وایي رومبني درو په صفات د الله تعالی باندې او په اعمال صالحو باندې او په اسماء په اسماء د الله تعالی باندې په دې کې خو هیڅ اختلاف نشته دا مکمل متفقون علیه دې توسل ته خو څوکې دې چا په کې اختلاف د صحابو د زمانه نه تر اوسه پورې نه راغله او نو شتا او توسل شرکی دا پنځم نمبر چو توسل شرکی او څلورم نمبر کې چې مونږ کم ذکر کړی نو داغه په عدم جواز کې هم د هیڅ اختلاف نشته داغه په عدم جواز او په شرک کېدو کې د هیڅ اختلاف نشته او قران کریم کې په ډیرو ځایونو کې د مخالفت هم راغلي ده لکه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا له دعوه الحق دغه ځایونو کې د باقاعده تفصیل شته او پنځم قسمه توسل اختلافي چې دې ته عموما زمونږ په اصطلاح کې توسل به زوات الفاضله ویل شي توسل اختلافي ته عموما د علماو په مجلس کې د علماو اصطلاح کې توسل بذوات الفاضله ویل شي جمهور اهل سنت والجماعت د دې د جواز قائل دي جمهور اهل سنت والجماعت د دې د جواز قائل دي اصل کې د توسل په معنا او مفهوم باندې چې څوک نه پويږي نو هغه دې ته حرام او ناجایز وایي څوک چې په معنا او په مفهوم نه پويږي هغه دې ته حرام وایي لکه باز را جمع شوی وای توسل و شرک دې شرک دې شرک اصل کې اپ معنا مفهوم غریب پويږي نه نو هغه صرف دا د کړي چې شرک دغه لفظ د کړي لکه دا توتی چیچا کر توتی اسری مخو کې والا نو دې چې ناس دی په پنجره کې نو کدل اقوال سو کاسي مرشیا او د سوک شی وي که سوک بوته ورنږدې کې دغه توتی تا نو چې بوته ورنږدې کې نه دې ورته توتی چوری خوري توتی چوری خوري بس دې بس صرف دغه وي کور لګي په کور نوم باندې وای چې توتی چوری خوري که پښو پراش نوم باندې وای توتی چوری خوري اکو خوراک ورته سوکی نوم باندې وای توتی چوری خوري نو باز خلکو هغه غریبانانو صرف ذهن کې دای بس دا شرک دی توسل شرک دی تاسو ته وکړه توسل وای ستا نا بزر وای توسل خو دغه ته وای پکی ته کنه پکی ته وای کنه نا په دین نه پوهه چې دا وای ستا او بس توسل شرک شرک نو داسې غریبانان بعضې ناپوهې چې وي د هغې د ناپوهۍ د وجې بعضې خبره وشي حکیم الامت تانوی رحمت الله علیه د توسل اختلافی یعنی توسل بزوات الفاضله بارک لیکي بس کابرین دی دیوبند حکیم الامت تانوی رحمت الله علیه کابرین دیوبند نه یو حواله شو وای چې د چا جا عظمت دا الله په نسبان دی دا غجا او قدر او کم دا الله رحمت چې غته متوجه دی هغه په توسيله کې پیش کی یعنی د توسل مطلب دا دی حضرت تنویر رحمت الله علیه مطلب دا دی چې اے الله کم رحمتونه چې په دبانې متوجی دي او څومره قرب چې د دستا په نيز باندې دي د دې په برکت باندې ما تفلان کې شعر راکا د دې په برکت باندې مال فلان کې شعر راکا ځکه چې دې سړی سره د دې سړی الله تا سره تعلق دی دغه سي اعمال صالحه داغه توسل هم دغه سي دی او دغه مفهوم نه چې د دې عمل قدر الله سره سمره دی نو موږ هغه عملو کا الله په برکت د دې عمل باندې رحمت دی وی اوس حاصل د توسل فی الدعاء دار چې الله دا ستا بندا ستا رحمتونه دی پی او چې ستا رحمتونه او ستا محبت ته ور سره الله نو چې چا سره ستا محبت او رحمت ته پچا باندې الله غسر محبت ساتلم د رحمت ذریعہ ګرځي الله په دی وجہ داغه چې تا سره کوم محبت ته او ستا غ سره کوم محبت ته ته کوم عمل په وجه الله غ په واسطه کې تعالی در کوم په وسیله کې پیش کوم الله داغي په برکت باندې زما دعا قبول کا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه دارالفتاء والارشاد ناظم آباد عقایدو کې او په اکثر مسایلو کې انتهایی کلک چلیدل سخت انسان دی په مسایلو کې ډیر سخت چلیدل اغلی کی د یو سوال په جواب کې لیکي وای توسل کې چره د حیات وی او کده ممات وی وسیله کې د مړی وی او کده ژوندۍ وی د ذات وی او کده اعمال وی د خپل اعمال سره وی یا د بل چا د عمل سره وی وای په دغه ټول صورتونو کې بهر حال په دغه ټول حقیقت کې په دغه ټول صورتونو کې مرجی د توسل چې داغه الله تعالی دی په دغه ټول صورتونو کې مرجی د توسل چې دا هغه الله تعالی دی وای په دې طریقه باندې هغه بیا طریقه هم خي وای به ای تور دا خپل الفاظ کہ پلا مقبول بندہ آپ کی عطا اور رحمت ہے اس سے توسل کرتا ہوں چونکہ توسل بالرحمت کے جواز بلکہ صفحه 333 جلد نمبر 1 مولانا یوسف لدیانوی رحمت الله علیه لیکي په توسل باس کوي او جب اپنے نیک عمل کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے تو کسی مقبول بارگاہ خداوندی کے توسل سے بھی دعا کرنا صحیح ہے شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه او چې دا نزاع په دې کې لفظي نزاع ده وای چې څوک به ذات قائل دي نو هغه د نبی علیہ الصلات والسلام د ذات گرامی الیاذ بالله وصف نبوت او رسالت او دینی خدمتونه چې نبی علیہ السلام په خپل ژوندۍ کې کړی دي هغه جدا کی او توسل کی یعنی صرف داغه د ذات توسل کی داسې چرم نه کوي نه معاذ الله په نبی علی السلام باندې دا ایمان راړي صرف نبی علی صلوات و سلام سره د محبت د وجنا ای بمحبت النبی و ایمانه و بی ایمانه په محبت د نبی علی السلام او په ایمان دا غسره دغه توسل کوي بعض خلکو د ذات نه دا غ انسان هغه خپل اعضا مراد غستی دي نو مراد تینا هغه نه دي بلکې د دغه بندا هغه اعمال صالحه چې کوم دي هغه ته مراد دي لکه یو سړی دی د په دې لار هر څوک تیری فلار هر سړی تیری لیکن که چرته یو شیخ الحدیث زمونږ راشي په لار نو څنګه منډه ور پسې مونږ وګو داغه داغه عمل صالح د وجنه داغه قدر کو کله علما او قدر خلک کینو د دې د بدن سره د سرو ضروري بدن سره کو د چا سره تعلق نه وی کنه دا تعلق کو د دې اعمال صالحه سره وی دا نیک اعمال چې د دکم وی یا علم د دکم وی دغه علم ته په درون نظر باندې ګوري نو په دی وجه محبت ساتي نو که چا د توسل نه مراد د یو انسان ذات غستی چې داغه ذاتی اعضا نو دی ونه پوي ذاتی اعضا کوئی چا مراد نه دی غستی دا د ذات سره تعلق او د ذات سره د محبت په وجه د د علم او د د اوصاف دی نو دا توسلم د د علم او د اوصاف په وجه باندې د د ذات کیږي نه چې په اعتبار د د ذات د اعضاو دغه توسل کې سو غلط نشي حکم د توسل سره جمهور اهل سنت والجماعت د توسل د جواز قائل دي شیخ ابن تیمیه او داغه متبعین ناجایز دي هغه د جواز قائل نه دي لیکن دا ګستاسو خیال کې راځي نو د ډومبه سي پاری د سوره بقره په آیت کې وهم یستفتحون څنګه آیت وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا د ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه قول نقل کړو ما تاسو ته چې علامه ابن تیمیه موئی چې ای بمحبته و بی ایمانه علیه کچری د محبت د نبی علیہ الصلات والسلام په وجه باندې توسل کین نو بیا دا توسل جایز دی د ذات په اعتبار سره توسل دی ته بیا ابن تیمیه په خپل جواز قائل شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه تقویت الایمان داغه حواله مم درکړی و چې هغه قائل دی د توسل د جواز خو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی چې تقویت الایمان ورد شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تصنیف نه دی هغه دا وی چې دا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه تصنیف نه دی داغه ته نسبت شوی دا ډېر په کلک باندې رد کوي حضرت مدنی رحمت الله علیه مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی هغه واجب عبارت چې انبیا انبیا کرام او د اولیاء وسیله منل نه مطلقاً جایز دی او نه مطلقاً ناجایز دی بلکې پاغي کې هغه تفصیل لیکم چې بره تیر شي که څوک مختار مطلق وګڼي او بیا وسیله ونی سينو بیا شرک او حرام دي او که محض واسطه او ذریعہ وګڼي او بیا وسیله ونی سينو بیا جایز دي مفتی شفیع رحمت الله علیه حواله بعض خلک ورکه خو هغه غلطی کوي دا عبارت هم په دې الفاظو چې څنګه ما وې دغه به هغه وی بعض خلک په دې کې افراط او تفرید کوي معارف جلد نمبر 1 صفحه 102 وګورئ جلد نمبر 1 صفحه 102 هغه کې باقاعده هم دغه انداز کې دغه عبارت موجود دی نو دای په نیم عبارت لکه د ابن سوریا بیان کې نیم عبارت په پټ کې نو هغه وایي چې مطلقاً نه مطلقاً جائز ہے نه ناجائز ہے نو هغه مطلقاً جائز ہے چې ده نه مطلقاً جائز ہے دغه عبارت بخکار کې نه مطلقاً ناجائز ہے دا عبارت بپټ کی ناغه د فیصل آباد عبارت په دې جوړ شي چې مستو رات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے ایو لیکلی مستورات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے موږ مدرسې والو په اسلام آباد کې لیکلو په اشتهار باندې چې مستورات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے لکه د خزو د پاره د پردې تنظیم به بره کړو چې خزم لکه د مجلس اورې دول راتلی شي الته خدای لانجه مانجی نه دی په مونږه مفهوم نو دای چې دینو دغه اشتهار وړو ان هغه اشتهار غټ کړو په سبانه کمپوزینګ ورل کړو نو مستورات په دې مستو دای جدا کړو رات کے لیے پردے کا خاص انتظام ہے انو ډول کې به وو پټانګه کې کچری په دې آیت کې د وسیلین مراد اعمال صالحون علاوه نبی یا ولی هم مراد وی نو داغه اطاعت او فرمان برداری امور شرعیت نه مراد دي نه چې دا غزات او شخصیت دا هغه اعمال صالحه چې الله ستاسو دې بنده اعمال صالحه دې دې په وجه د سره محبت ساتم او دې تعالی وسیله کې در کوم ا بنده کې خپل سفر نه لګی دي او کفایت المفتی کې وګورئ کدا غ عبارت دی بیا موږ مجرمان تزان ته چری دیو بندیان وای کفایت المفتی جلد نمبر 2 صفحه 55 جلد نمبر 2 صفحه 55 او روح المانی غ دعام ذکر کړي علامہ علوسی رحمت الله علیه پر روح المانی جلد نمبر 1 صفحه 320 کې دا غ دعا غ انداز چې کوم د تاسو سټایل وای سټایل هم ذکر کړي اللهم انا نسالک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا رواه ابو داود مشکات صفحه 439 دې حدیثونه ثابت ده چې مقبولان الهی د ذات نه هم توسل جائز دی خیر الفتاوا صفحه 194 جلد نمبر 1 دالی کلی دي چې د احادیثونو ثابت ده چې دغه مقبولان چې دي د دې د ذات نم توسل جائز دی خیر الفتاوا صفحه 194 جلد نمبر 1 ترمذی مسند احمد ابن ماجه مستدرک مشکات البدایه والنهایه کی اور روایت ته فأمره ان يتوضع فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه فيا چې یو نابینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راغی او داغه دغه دعا هم دې کې ذکر کړي کچره مزید تفصیل ګوري په دې روایت باندې چې کوم اعتراضات او جوابات شوي دي نو کفایت المفتی را واخلې پاغي کې مزید تفصیل د دې باقاعده کته شي جلد نمبر 2 صفحه 55 کې پورا تفصیل موجود دی په مذاهب اربعو کې یعنی ائمه اربعو کې په دې توسل باندې چې دامون کوم بیان کو اچا په دې شرک فتوا نه لګولې په سلور مذاهبو کې چا د شرک فتوا په دې باندې نه د لګولې کې دې شي پنځم مذهب وی هغه کې په چا لګولې سلور مذاهب کې نشته په شرک فتوا گویا دا ائمه اربعه په سن پویدل دا سلور امامان امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک دا دومره لولو د علم غرونه دا په سبانه نه پویدل ائمه اربعو کې سلور امامانو کې په توسل باندې چام د توسل انکار نه کړي نه په دې باندې د شرک فتوا لګولې ده د فقه حنفي مشهور کتاب شامی درې مصفه جلد نمبر 1 باقي کوم صراحت موجود دی او د جواز فتوا ده په باقاعده قاضي عیاض مالکی چې د امام مالک سے په مذهب باندې دی قاضي عیاض قاضي عیاض مالکی هغه په خپل کتاب الشفا صفه 32 جلد نمبر 2 کې نقل کړی دی دا خپل کتاب دی الشفا صفه 32 جلد نمبر 2 حافظ ابن حجر مکی د امام شافعی مسلک بیانوي الخيرات الحسان دا کتاب دی الخيرات الحسان صفحه 230 کې نقل کړي امام احمد ابن حنبل نا روایت نقل کړي دی جواز علامہ یوسف النبہائی النہائی یوسف النہانی په شواهد الحق کې البته دی آیت نه چې څوک غلط قسم وسیله چې کم تا وسیله شرکی ویل شي چې دا حاضر ناظر او د الله درجه ور لور کی او بیا دا غیغه توسل کوي نو دغه صورت ته زمونږه کابرین ټول ناجایز وي او د دې کون کی ته گمراه وي دغه سي تکمله د فتح الملهم صفه 620 پنځم جلد د فتح الملهم تکمله صفه 620 پنځم جلد حق غور سره سوکو ګوري نو ډیر سبب کې ورته ملاوش اوس یو سوال دا پیدا کیږي یو اشکال بعد خلک کوي منکرین توسل چې کوم دی غي د بخاری شریف یو حدیث باندې اشکال کوي چې که توسل بعد الوفات جائز وي که توسل بعد الوفات جائز وي نو حضرت عمر با د نبی علیہ الصلات والسلام د رحلت نه پس د حضرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم په ځای د حضرت عباس توسل ولیکو مولانا یوسف مولانا رشید احمد لودیانوی مفتی رشید احمد صاحب کراچۍ والا هغه جواب ورکړي رشید احمد مفتی رشید احمد صاحب جواب ورکړي او ډیر تفصیلی جواب ورکړي سو توجیهات ذکر کړی نمبر 1 هغه وایي چې په دې باندې تنبیه مقصود وا چې توسل بالنبي د دې دوه صورتونه دي یو توسل بذاته دی دویم توسل به اهل قرابته علیه السلام دی نو ویدا به قرابته ثابت المقصود دغه وخت کې ذکر حضرت عباس توسلک دوی متوجی هغه ذکر کوي چې حضرت عباس توسل سرا د نبی علیہ الصلات والسلام دعا هم مقصود وا صرف یوازې داغه توسل نو ورسره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دعا هم مقصود وا درېمه توجیه ذکر کړي وای دا بیان المقصودو چې توسل بغیر الانبیاء من الاولیاء والصلحاء هم باعث برکت او جالب رحمت ته دا خپل جواب دی وای الله دا ثابتول غختلو چې ګوره بغیر د انبیاء او نه د صلحاء او اولیاء توسل هم هغه هم جائز او د رحمت قابل له قابل رحمت ته احسن الفتاوا صفحه 335 جل نمبر 1 احسن الفتاوا د مفتی رشید احمد صاحب جل نمبر 1 کډی را تسلی سو په مسله د توسل کې غواړي موږ زیات تفصیل کې نه ځکه وخت کم دی په دې ډېر باس کې وخت کم دی کډیر تفسیر کې سو قتل غواړي نو شفاء استقام صفحه 124 دې جواب اکابرین دیوبند ورکړي چې دلته صاحب هدايه غرض د معتزله او د عقیده باطلی تردیدو او هغه حق نه غلط قسم معنی مراد اغسته وا لیکن په دې زمانہ کې معتزله نشته البته بچی صرف شته بچې کله کله پلار نو دوه ګوتې د پاسې کنه کا غالک مړو سړیو نو بس مړی به راستل کفن به ته تختو خلکو یې د خدای به خو باسي چې امر شي خلکو یې خدای دې به خو باسي دا خو لوی پلیتو ازوی چونه غبته کفنم یستو موګې هم پکې ټاکو خلکو بیا وې دا خدای غد پاسه راځي هغه ډېر خو صرف کفن به یستو نو کله کله پکې داسي مشي لکه د معتزله بچی بیا د معتزله هم خطرناک وي البته دا غي هغه اصل عقاید چې دین هغه تقریبا معدوم شو عذاب قبر دا مسلې ده نو دا پکې دی بازو اتباع وکړه یا دا سنور یو سو مسلې نور یا الله تعالی لره جسم ثابتول وغیرہ په بعضی عقایدو کې دا بعضی متبعین پیدا شو نور دا غي اصل عقیده ختم شي وي او دا غیرت د صاحب هدايه مقصدو فیوزات حسنی فیوزات حسینی باقی کې دا جواب موجود دی او کډیر وضاحت یې سوګورین تکمله د فتح الملهم تکمله د فتح الملهم صفحه 624 جلد نمبر 5 صفحه 624 جلد نمبر 5 او که څوک ډیر خپل تفصیل کتل غواړي نو زمونږ د استاد محترم شیخ محترم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله تعالی تسکین الصدور صفحه 419 په تسکین الصدور کې د صفه 398 نه په توسل باندې بحث شروع شوه دی 398 نه تر 448 صفحه پورې دی غالبا خو ډیر عجیب انداز کې ډیر خولي انداز کې صفحه نمبر ما تاسو صفحه 398 نه تر 448 پورې تفصیلی باسته کسو قتل غواړي نه غي ډیر خولي انداز سره دی او هغه بحر ده بحر حضرت شیخ په بحر په کومه لار وتلو شیطان واغلار لنه راتلو شیطانان مټول تختیدل دغه شریعت یا جهالت د مولانا یوسف لودیانوی رحمت الله علیه کتاب د هندستان نه چاپ کیږي زیات تر اوس خودل تنم چاپ شوی دی صفحه 470 چې دنو غم کته شي صفحه 470 کوم حضراتو چې دا توسل منع کړي دا غي وجه د معتزله او یا رافضیانو سره مشابهت په وجه د بعض خلکو طریقه غلطه و دا نه چې توسل د عدم جواز په وجه باندې مولانا رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه فتاوا رشیدیه کې د دې پوره تفصیل ذکر کړی دی فتاوا رشیدیه صفحه 101 بعض منکرین توسل د فیض الباری صفحه 379 جلد نمبر 2 صفحه 379 جلد نمبر 2 انور شاه کشمیری رحمت الله علیه طرف ته منسوب کړي چې هغه د توسل قولی منکرو د دې جواب فیض الباری صفحه 68 جلد نمبر 4 کې او تسکین الصدور صفحه 427 کې ډېر کول جواب دی غدا دی ابتدا واقع حضرت شاه صاحب منکرو وړومبي دور کې لیکن اعتبار اخیری قول لري او په اخر کې حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په اخر کې چونو دی قول نه رجوع کړي واو د توسل قولی د جواز هم بیا قائلو لکه فیض الباری صفحه 68 جلد نمبر 4 کې عبارت واضح دی فیض الباری صفحہ 68 جن نمبر 4 کې مکمل عبارت موجود دی یو شوبه بل منکرین توسل کوي خلق له ذهنونو غند کولو د پاره زمون قوم فهم خلق دی خو شکر دی आवाज ټول ترسي جزان په دې مسله پوي کی هغه وی چې الله نه ډاری کې او سړی غوښتې شي نو دی واسطو ته به کیسه ضرورت دی ولې الله ته د واسطې ضرورت دی خبره قیمتي ده کنه چې الله نه ډاری کې او سړی یو شی غوښتې شي الله وی چې ادعوني استجب لكم ما نو غواړه بزبر لقبلهم سوال واذا سالك عبادي عني فاني قريب ما بنده زما بارک سوال کوي نو زه ډیر نږدې یم انو الله تعالی چې دومره نږدې دی او په خپل باندې سوال قبلې نو د دې واسطو په کې بیا څه ضرورت وو ان لفظ واسطه د دې په کې څه ضرورت وو الله پاک او د مخلوق په میانس کې خو د واسطو ضرورت نشته یا د لفظ برکت په کې څه ضرورت وو لغوی باندې په اعتبار سره توسل نه منکې د برکت لغوی معنی اوس دې دې کې د دې قسم الفاظ د دې قسم الفاظ نه به توسل معنی داوی چې مرجع او معال بالآخر توسل بالاعمال طرف ته ځي که برکت دې که واسطه ده نو اعمال دا غ انسان ته نه چې ذات دا غ انسان متوجي وي او کدا سي الفاظ سره توسل ناجائز وي کبه فرض محال چره ناجائز وي نو بیا رئیس الموحدین حضرت مولانا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او دغه خواجه محمد عثمان هغه داغه خلیفہ مجاز شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه لفظ واسطه بیا ولې ذکر کړی دی هغه هم لفظ واسطه ذکر کړی دی وګوره تقویت الایمان صفحه 121 دغه څه فواید عثمانیه لقاجه محمد عثمان سے خلیفہ مجاز اغلی کله مولانا حسین علی رحمت الله علیه پاغي باندې حاشیه لیکلی دا او دغه سی په دغه حاشیه کې حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه چې دا د شیخ منصور د شیخ القرآن رحمت الله علیه د شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه پنځیر مولوی صاحب د دې ټولو چونو د استاد مولانا حسین علی رحمت الله شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه شیخ سربلن خان رحمت الله علیه د دې ټول استاد مولانا شیخ عبد الحق رحمت الله علیه د ټول استاد دی هغه په حاشیه باندې لیکلي دي واسطه واسطه لفظ په ذکر د توسل کې هغه ذکر کړی دی رساله فوائد عثماني صفحه 17 وګورئ کډیر تفصیل سو ګوري نو فیوزات حسینی المعروف بتحفه ابراهیمیه اکتیش صاحب مرقات مولا علی قاری رحمت الله علیه دی او حدیث په تشریح کې لیکي چې ای فرج الله ببرکت النبی علیه السلام مرقات صفحه 360 جلد نمبر 5 په دعا کې توسل د جمهور سلف صالحینو مسلک دی المهند علی المفند کې د جمهور علما دیوبند مسلک موجود دی صفحه 31 کې خو صحیح وضاحت سره مفتی محمود الحسن غنگوی رحمت الله علیه هغه وی چې په دعا کې توسل د جمهور سلف صالحین مسلک دی فتاوا محمودیه صفحه 68 جلد نمبر 1 صفحه 68 جلد نمبر 1 اوس دا علامه سبکی او داسې ورسره ورسره د شیخ ابن تیمیه یا د نورو حواله جات چې دینو غم دې ده موجود دی باقاعده شفاء السقام صفحه 120 کته شي او سره علامه سبکی چې لیکلي دي علامه ابن عابدین الشامی الحنفی شامی جلد نمبر 5 صفحه 350 علامہ علوسی رحمت الله علیه روح المانی کې جلد نمبر 6 صفحه 126 کې چې سلی کې هغه کته شي او سړی التعلیقات السنیه د مولانا عبد الحی لکنوی صفحه 196 علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ پر علمانی جلد نمبر 6 صفحہ 128 کی پورا خپل تفصیل ذکر کړي حافظ ابن تیمیہ په خپل باندې په یو مقام کې اغلی کی زیارت القبور دغه شفاء السقام صفحه 129 دغه مولانا تنویر رحمت الله علیه د توسل په حقیقت کې انفاس عیسی کې صفحه 41 کې تفصیلی بحث کړی دی حضرت تنویر رحمت الله علیه هغه ته هم بیا مشرک وای یو حدیث قدسی د مستدرک جن نمبر 4 صفحه 169 اگر اغست دی هغه کوم ذکر دی دغه سی زیارت القبور کې ابن تیمیه صفحه 118 باندې بیا لیکل کړي دغه مختصر الفتاوى المصريه صفحه 197 باندې هغه وی چې توسل شرکی چې دی هغه ناجایز ده دا نور صحیح دی مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه په بوادر النوادر کې صفحه 761 کې قائل له وی ګوري علامہ سید سمحودی رحمت الله علیه وفا والوفا جلد نمبر 2 صفحه 422 کې باقاعده قائل له علامہ سبکی رحمت الله علیه په شفاء السقام صفحه 120 کې باقاعده قائل له امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ جلد نمبر دو صفحہ چھ باقاعدہ قائل لے په محبت د نبی به محبت النبی و ایمانه مولا علی قاری رحمت الله علی مئات مسائل د شاه محمد اسحاق محدث دیلوی رحمت الله علیه چې د شاه ولی الله زوی دی هغه مې ته مسائل صفه 35 کې قائل لې قاضی شوکانی په جواز توسل باندې العرف الشذی قاضی شوکانی رحمت الله علیه په جواز توسل باندې العرف الشذی باقاعده رساله لیکلې 429 صفه 439 صفه باندې وګوري قائل په دې موضوع لیکلې ده بوادر النوادر صفه 763 حضرت تنوی رحمت الله علیه دې کې باقاعده قائل له روح المانی کې علامه علوسی رحمت الله علیه په جلد نمبر 6 صفحه 128 کې روح المانی باقي کې سو عبارتونه داسې نقل کړي دي چې په ټولو عبارتونو کې ثابت ده صفه 12 صفه 13 باقي کې باقاعده د سوال په جواب کې مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ کے جلد نمبر قائل نے باقاعدہ توسل شرکی رد کړي دي او توسل بذوات الفاضله باعمال صالحه دې باقاعدہ اقرار کړي دي صفحه 337 د بلغۃ الحیران مو ګوري فتاوا دارلوم دیوبند جلد نمبر 5 یہ اگر درست ہے تو کس طریقہ سے الجواب اس طرح دعا مانگنا درست ہے کہ اللہ ببرکت اپنے نیک بندوں کے میری حاجت پوری فرما فقط فتح و دارلوم دیوبند جل نمبر پانچ سفر چار سو اکتیس طبع دیوبند البته چې توسل شرکی دی پاغه باندې شامی جیل نمبر 2 صفحه 175 په پورا کلک لیکل کړي چې دا جایز نه دی او فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحه 423 صفحه 423 کې باقاعده تصریح موجوده ده چې توسل به زوات الفاضله دا جایز دی صفحه 424 کې تصریح موجوده ده 423 424 دغه سی فتاوا دارلوم دیوبند چې هغه وسیلې ته مستحب وي هغه جلد نمبر 5 صفحه 441 صفحه 442 دواړو کې موجود دي نغوی اس میں توسل اولیاء کے حق تعالی سے دعا کرتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں چې شجره بیان کی او بیا الہی بحرمت فلا بحرمت فلا بحرمت فلا بحرمت فلا بحرمت فلا او دا بالکل جائز دي مفتی رشید احمد سے 1310 ہجری فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 صفحہ 78 مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف جن نمبر 1 صفحه 42 باغی کو پورا تفصیل سره ذکر کړي او نور سوالې مونږ دا غي ورکړي وی ګورې موجود نه یو بس بیا مونږه ګناګار کچره دا حواله جات موجود وی دا کابرین دوبند موجود وی او د نورو حافظ ابن قیم علامه داود بن سليمان البغدادي الحنفي المنحه الوهبيه صفحه 31 پورا عبارت ځکه نه نقل کوم وخت کم دی صرف حواله جات هم ذهن کې وي صفحه 31 کې عبارتونه نقل کو تر ما خامن ختمي مرقات جلد نمبر 1 صفحه 98 لا يجب على الله شيء خلافا للمعتزله والله لقاری رحمت الله علیه جواب کې لیکي فتاوا سراجیه امام سراج الدین حنفی په صفه 72 باندې چې کوم لیکل کړي دي بعض خلک زردا دلیل کې پیش کینو التم هغه جواب مونږ د هدايه صاحب هدايه چې کوم کړي دي هغه دې ده کې ما هغه جواب دی دغه سي فتاوا رشیدیه کې د معتزله او د شیعو د عقیده رد او د خپل عقیده د اهل سنت والجماعت دغه اثبات هم موجود دي فتاوا رشیدیه جلد نمبر 1 صفحه 63 برقی پریس دلی والے چې کوم دغه د پاغه کې علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی جلد نمبر 6 صفحہ 127 کم حضرت عباس دا وسیلی ذکر کئ الاستشفاء د دیهاتی هغه واقعې ده د باندې چی بخاری شریف راغسته ده اتا عربی من اهل البدو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الجمعه هغه حدیث دی جن نمبر 1 صفحه 140 دغه سے مختصر الفتاوت المصریه کې صفحه 196 کې بیا ابن تیمیه قائل لے او دغه سي خلیفہ راشد حضرت عمر ابن الخطاب په دور کې چې کله خوش سالی راغله تکلیف راغله نو حضرت عمر د حضرت عباس په توسل باندې دعا کړې و حضرت عباس توسل ولو پیغمبر کو موجودو پیغمبر توسل ولینو انداغي جواب وکړ چې د مړي مړي توسل د پیغمبر بو موږ له جواب ورکو چې اهل بیت د پیغمبر لم شان بیانول او قرابت دار د پیغمبر داغي شانم بیانې دا فتح الباری جلد نمبر 3 صفحه 151 کې وایي چې نبوت خاندان سره سو تعلق ساتي اهل خیر او اهل صلاح چې کوم خلق دي نو دا غي توسل چې دنو دا هم مستحب دي فیض الباری جلد نمبر 3 صفحه 151 عمدۃ القاری صفحه 33 جلد نمبر 7 نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحه 8 دغه سید علامه عینی رحمت الله علیه د ابن عباس دغه توسل لیکي عمدۃ القاری کې جلد نمبر 7 صفحه 32 کې هغه باقاعده هغه ټول واقع د توسل ذکر کوي چې په زوات سره ودا غلطه امام ابو عمرو بن عبد البر هغه دا واقع ده د توسل به زوات د دې د دې کې انکار کوي او په دغه روایت باندې باقاعده بیان المبدی صفحه 113 کې د باقاعده رد کوي د وایي چې توسل به اعمال نو مونږ وایو چې توسل به اعمال چې کوم خبره کې نو د چا ذات چې ور پیش کو نو داغه عمل ورته مخې ته کو داغه ذات زموږ مقصود نه دی په وجه داغه عمل باندې داغه ذات له دومره توجه ور کیږي دغه چې په توسل باندې نورم دلایل ډیر زیات دي خو چون کې والسارق والسارقه ما قبل سره ربط سره اول د ډاکی ذکر اوس د غلا ذکر دی ډاکه اعلانیه غلا ته ویل شي او غلا چې دنو دا پټ غلا ته ویل شي غلا چې دا نو چې پټ څوک د چا پکور ورشي لکه ګټ چې ورته کوي لکه په خوا زمانہ کې سړی چوجې څنګه وردن نه کېدو هغه ورته تبر پلاس تیار ولاړو غلم خيارو ملم خيارو مل چې تیار تبر پلاس ولاړ چې د غل سر را دن کیدل دي سر تیوال دي په تبرګي باندې غل خيار او غوي لوټکه ول دن کا سر برستو کیږي ته لوټکه مات کړو تختبا نو چې هغه ول لوټکه دن کده چې څنګه نو لوټکه زری زری کو او د ټول شپه دغه سي دیوال سره ولاړو چې سهار کې خيري پاسم دا سر بګورم چې وکتل لوټکه ټوکړي ټوکړي پروتو غل تختیدلو خدا سي غلا چې دا په پټه باندې کیږي او ډاکه چې وینو دا ښکارا بارا یو سیستا ښکارا چې څوک پس ورزي اوس په دې کې ډېر عجیب عجیب واقعات دي دا کابرینو بعد داسې بزرګان چې هغه په وخت باندې دا غي دغه طریقې وی بیا رسو چې توبې استری هغه نه الله تعالی داسې عجیب عجیب هسته جوړی کړی الله ذکر کوي ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منه نو السارق والسارقه غلا کوونکې سړی او غلا کوونکې خزا فقطعوا ايديهما پس کټ کې تاسو دواړو لاسونه جزاء بما کسبا اعتراض په دې باندې دا کیږي نکالم من الله چې دا بدله دا کمای چې کوم دي کړی وي خبردارې جانب د الله نه په دې باندې اعتراض کیږي چې یو طرف ته کو اسلام وای چې د چالاس کټ کین نو په بدله کې به 50 اوخان ورکوي کچا د چالاس کټ کو ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص نو اسلام یو ځای کې وای چې کچا د چالاس کټ کو نو دا لاس کټ کول دا چې لکه بدن دا ختمول نو لاس کټ کولو په بدله کې وا پنځوس اوخان یو سړی ورکي کله چا لاس کټ کو دویم طرف ته لس درهم چا پټ کړو نو لس درهم اوس قیمت ته پښو پم نکیږي نو چې چا لس درهم د چا نه پټ کړو نو ایدنه بلاس کټ کیږي یو خوا د لاس دومره قیمت ته په اسلام کې چې 50 اوغانو باندې بخلاصيږي چې چا نه لاس کټ بل د اسلام په خپل وای چې لس درهم پټ کړو بس لاس ته کټ کا ان وېدا څنګه چللې علامه علوسی رحمت الله علیه د دې جواب ورکړي چې کله دا لاس امن والو امانتدارو نو د دې دومره قیمتو چې دې بدر نه چا خو دې خو کنو 500 خان به در لبدله کې در کول په یو لاک روپې وخره 500 لک روپې شو او چې کله د دې لاس د غدار شو او خیانت واله شو یعنی غلا کول واله شو امانت پری خودو نو دې دومره بے غیرت شو چې د لسو درهم په بدله کې بیا دې کټ کیږي دا علامه علوسی رحمت الله علیه دا جواب ورکړي نو والله عزیز حکیم الله تعالی غلبی والد فی قطع الید السارق حکیم حکمت والد فمن تاب من بعد ظلمه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء عذاب ور کوي چاله رچو غواړي او بخنه کوي چاته چو غواړي والله على كل شيء قدير او الله پار یو سیز باندې قدرت لرونکي دی يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء کې کوم تعارضونه دي د قران په بعضي آیاتونو کې داغي تفسیری ذکر مونږ کړو او تصدیق نه کړي زړونو دا غي ومن الذين هادو او دا کسان چې يهوديان دي ندی آیاتونو په شان نزول کې د يهودو دوه واقعي ذکر شوي دي رومبنه واقعا بنو قریظه او بنو نذیر دواړو کې د قتل سزا باندې اختلاف وو بنو قریظه او بنو نذیر په دې دواړو قبیلو کې د قتل په سزا باندې اختلاف چې کله بنو قریظه د بنو نذیر نه سړې مړکو بنو قریظه چې د بنو نذیر نه سړې مړکو نو پاغه وخت کې د دغه نزاع خبره چې ونه دا بهر میدان تر وته اځه کو بداو چې دی په بدل کې دوه قتل لوغې ته به د یوم اجازه نه ورکول او کله چې بنو قریظه د بنو نذیر نه سړې مړک نو په دغه وخت کې دا نزا چې ون دا بهر وتا او تر لری لری پورې لاړ نو مواقع د زنا ده چې کله یو يهودي زنا وکړه او يهود حضور علیه الصلاۃ والسلام سره راغله چې موږ له سزا تجویز کی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د يهود مشر عالم ابن سوریا نبی علیہ السلام لراغله موږ له سزا مقرر کړه ابن سوریا راوخت وی تاسو تورات کې څه سزا ده هغه ورته وی چې تورات براو غواړو ما ته یاد نه ده سړی مالدارو په مالدارو باندې چې درجه حکم کو دا غي د مولا یریدو ابن سوریا په مالدار به څنګه درجه حکم کوم نو چراغ تورات مخه تکیه کو دو نو داسې پلاس کې خودو دا سه عبارت بیانې نبی علی السلام ورته تورات عبارت بیان کا ناغذر دا سه پنیم تورات لاس کې خدا او د نیم کې عبارت بیانې هغه داغه مست تورات کې لیے پردې کا دا بادی چی نیم عبارت به ذکر کې نیم بدر نه پټ کی نو ابن سوری هم نیم عبارت پټو عبد الله ابن سلام چونکه تورات عالم په دغه موقع باندې ناس تو غور توي کذب عدو الله الله دشمنه دروغ دی وی عبارت ته پټ کړي عبد الله ابن سلام هغه عبارت راخکارک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله د رجم د آیاتونه پټ کړی نو دا ابن سوریا چې د ډېر ملامت شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا حکم نافذ کړ د تورات په حکم باندې قران کې ماغه حکم نو فرمایي یا ایو الرسول اے رسول لا يحزنك الذين غم کې وانه چې تعالی راغ کسان یسارعون فی الكفر ای فی وقوع الكفر چې هغه منډي وای په واقع کې دود کفر کې من الذين ای من المنافقین چې د منافقان ندي قالوا آمنا چې دی وای مونږ ایمان راوړل بیا فوایم په جب خپل باندې وای ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړل وای ولم تصدق قلوبهم و ان لم توتوه او کچری در نکړي شو دا احکام نو فحذروا پرېګدا و من يريد الله فتنته چا چې را دو کړ امتحان د فتنې نو فلن تملك له من الله شيئا پس هرگز ته مالک نه داغه د پاره د هیڅ نشی کول دا الله د جانب نه داغه د پاره څه شي اولایک دغه خلک چې دی الذين لم يريد الله او خوري دی حرام فإن جاءوك اصل کې سحت ستوي چې یو سړی رقم واخلي یو سړی له رقم ورکول چې کم د فیصله مجاز نیوي د فیصله مجاز نه دی او څوک ورله پیسې ورکې نو دې ته رشوت ویل شي او که د فیصله مجاز وي او څوک ورله پیسې ورکې نو دې ته سحت ویل شي نو دلته دا غ اکالون للسحت دې ما قبل سره ربط سره ما قبل سره ربط دا دی چې ما قبل کې بیان د اهل کتاب او په دې کې بیان دی د هغه کتاب دی چې هغه ته تورات ویل شي په دې کې بیان دا کتاب دی چې هغه ته تورات ویل شي او دغه څه خلاصہ د رکوع سره اتباع کتاب الله د اجل قرب د پاره دا ضروری ده اتباع کتاب الله د اجل قرب د پاره یعنی د قرب حاصلولو د پاره دا ضروری ده ان انزلنا التوراۃ پتا کی سره مونږ نازل کړي تورات فیا هدى و نور چې پاغي کې هدایت د دلایل ده و نور اور نه د دفع شبهات د پاره اسلمو انقیاد لحکم الله للذین هادو د پاره دا کسانو چې غي يهوديان دي والربانيون او خدای خلق چې دي والاحبار او علما چې دي بما استحفظوا من کتاب الله پدی وجہ چې دوی حفاظت کوونکې د کتاب الله وکانو علیه شهدا او دای پدی باندې گواهان دي کتا سو ګورې فین جاو کا فحکم بینهم او اعرض عنهم د سوره مائده آیت نمبر 48 او آیت نمبر 49 دې دې نږدې را روان دي د دې آیت نمبر 43 فین جاو کا فحکم بینهم او اعرض عنهم آیت نمبر 42 د دې آیت نمبر 48 او آیت آیت نمبر 49 چې دا آیت نمبر 42 چې مونږه کم دی ده کې او ذکر کړو چې فإن جاءو کا فحکم بینهم په دې کې ارشاد د چې اهلي کتاب نبی علیہ الصلات والسلام سره د خپل نزاعات او فیصله بر وروړي چې غي سره رال نبی علیہ السلام ته اختیار دی کدی مینس کې فیصله کوي او کدی نه اراس کوي کمینس کې فیصله کوي او کدی نه اراس کوي وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ګور دایت وای چې کتا سر راغل نو یا خو دې فیصله وکا یا تنه اعراض وکا نو د اعراض اجازه تم دې اوس کچری تا ته اعتراض وکړ بیا د خپل احکام مطابق غي فیصله وکي او په اخیری دعا آیاتونه چې کوم آیت نمبر 48 دی او آیت نمبر 49 دی نو پاره کې خبره بل شان ده هغه کې الله فرمایي چې دا الله نازل شوه قانون مطابق به فیصله کوي د دې د قایشاتو پیروي به نه کې نو معلومه شو چې پړم بني آیتونو کې ارشاد دی چې فیصله د کولو او د نکولو اختیار دی او باقی دوه آیاتونو کې معلومیږي چې فیصله واجب ده او د قران د قانون مطابق به کې اعراض اختیار پکې نشته پس تعارض راغی په میان د آیاتونو کې جواب روح المانی کې الله مالوسی رحمت الله علیه کړی دی چې اختلاف اشخاص باندې محمول لې یعنی آیت اولا کې په غیر ذمیانو باندې محمول لې چې دی فیصله د کولو د نه کولو اختیار دی او په آخري دو آیاتونو کې ذمیانو باندې محمول لې چې دې فیصله کول واجب دی پتا باندې دې ستاره فیصله نه نشي تختې دی په اشخاص په اختلاف باندې محمول له په آیت اوله کې د غیر ذمیانو تذکرہ دا غیر فیصله حکم دی او په اخرینو دوه آیاتونو آیت نمبر 43 آیت نمبر 49 کې د ذمیانو طرف ته اشاره ده نو فرمایي وکتبنا علیہم او موږ فرض کړی دی په دای باندې پیا په دې کتاب کې ان النفس یعنی تورات کې ان النفس بالنفس څنګه چې قران کې دي معافی وکړه پس دې د ګنا نه مکمل پاک شو ومن لم يحكم او چا چې اعتقاد نه ساته بما انزل الله پاک کتاب کوم چې الله نازل کړی دی نو فاولائک هم الظالمون نو دغه خلک چې دا ظالمان دي وقفینا علی آثارهم او پر لپسې راولېګل مونږه په قدمونو دا غي باندې بیا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم او دا هدایت ته او موعظت ته وعظ نافع ده نصیحت نفع والده وعظ د تورات او د انجیل للمتقین لپاره د متقیانو وليحكم اهل الانجيل او پکار چې فیصلو کې دا انجیل والا خلق بما انزل الله پاک کتاب کوم چې الله نازل کړي دي فيه بما انزل الله فيه وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه او پکار دې چې فیصله وکي دا انجیل والا خلک بما انزل الله فی پاک کتاب کوم چې الله نازل کړی دی ومن لم يحكم بما انزل الله او ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونکړه پاک کتاب کوم چې الله نازل کړی دی ای بجميع ما انزل الله نو فاولائک هم الفاسقون نو دغه فاسقان دي وانزلنا الیک الكتاب او نازل کړه موږ پتا باندې کتاب بالحق وانزلنا الیک الكتاب او نازل کړه موږ پتا باندې قران بالحق پرشتیا سره نو ول يحكم اهل الانجیل ول يحكم اهل الانجیل زموږ دعوه ده ول يحكم اهل الانجیل زموږ دعوه ده چې قران ناسخ دی باقی ټول آسمانی کتابونه چې دي نو هغه منسوخ شي دي قران ناسخ دی او د ناسخ په وجه باندې ټول آسمانی کتابونه چې څومره دي هغه د قران کریم منسوخ کړي قادریان څه وایي وای تاسو دا داوا باطل ده ځکه چې دا آیت د قران دلالت کوي چې ول يحكم اهل الانجيل په کار دي فیصلو کې انجیل والا مما انزل الله فی هغه کتاب کوم چې الله تعالی نازل کړي دي وای په دې دې فیصله وکي نو لہذا زمونږ انجیل چې هغه منسوخ نه دی جواب مولانا رحمت الله کیرانوی رحمت الله علیه ورکی مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله تعالی هغه دی جواب ورکی بهترین جواب ورکړي هغه وی چې انجیل یوحنا کې یو تسریدا انجیل یوحنا چې تاسو د نصاراو کتاب دی او تاسو ورته د الله کتاب وایي پاره کې تصریح ده چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام حواریینو ته وی حواریینو ته عیسی علیه الصلاۃ والسلام وی چې زه خو زم د دنیا نه او د آخري زمانه سردار د ټول امت سردار را روان دي تاسو ټول داغه خبره منئ ځکه چې اغل الله کوم اوصاف ورکړي دي نو هغه اوصاف په ما کې نشته د اخري امت د ټول امتیانو سردار د ټول انبیانو سردار اگر روان دی دنیا سردار را روان دی دا خبره مانی اغل چې الله کوم خوبه ور کړی دی هغه په ما کې نشتا د دې بیان د عیسایت پس منظر کې مدا کته شي عیسایت کا پس منظر باقي کې مدا ټول بیان موجود دی نو دا جواب یې صدا سي غوندې ورکړي دي چې عیسایانو ته حکم دی چې تاسو قران اومنئ کچره قران مونږ منو په انجیل کې د قران ذکر دی نو گویا تاسو انجیل مونږ منو بیا نو ورته فرمایي چې ول يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله مؤيد سوره نور اتل سما سپارہ آیت نمبر 55 کې موجود دی ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونکړه پاغه کتاب کوم چې الله نازل کړي دي نو فاولائک هم الفاسقون دینه بظاهر معلومیږي چې دا ټول ججان چې دینو دا کافران دي بظاهر دی آیت نه دا معلومیږي چې څومره ججان په دنیا کې د جج په عہده باندې دي انو دا ټول کافران دی ولی ځکه چې موافق حکم فیصله هغه دی نه کوي نو دې جوابات مفسرین ورکړي دي چې نه دا سینه ده مفسرینو جواب ورکړي دي چې نه دي چې يحكم په معنی د یصدق لري چې څوک تصدیق وکي فاحكم بينهم ومن لم يحكم بما انزل الله سوک چې تصدیق نه کوي دا کتاب دا حکم کم چې الله نازل کړي په قران کې نو چې تصدیق نه کوي نو بیا هغه کافر کیږي او که چېرې تصدیق یې کوي صرف فیصله پې نه کوي نو کافر نه دی دویم تفسیر مفسرین کړي چې په ما کې د وځې په لحاظ سره دي چې دا کما دی ومن لم يحكم بما انزل الله بما پدې کې دا کم ما نو پدې کې د وځي په لحاظ سره عموم نشته د استعمال په لحاظ سره عموم دی د وځي په لحاظ سره پدې کې عموم نشته د استعمال په لحاظ سره پدې کې عموم دی من لم يعتقد من لم يعتقد او دغه سي دریم جواب علامه سیوطی رحمت الله علیه علامه الوسی رحمت الله علیه په روح المعانی کې ور کوي هغه دا چې من لم يحكم په معنی د من لم يقضي اي من لم يقضي بما انزل الله فهو كافر الله مالوسی رحمت الله علیه وی من لم يقضي بما انزل الله فهو كافر چا چې فیصله په بما انزل الله نه کړو نو کافر دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون الله فرمای وانزلنا الیک الكتاب بالحق او نازل کړي موږ پتا باندې کتاب پرشتیا سره مصدقا لما بین یدیه او د تصدیق کوونکې دا کتاب کوم چې مخکې دنه نه من الكتاب مخکې دنه او مهیمنن ای مشتملا علیه چې د مشتمل له پاغه باندې فحکم بینهم پس فیصلو کا پمینځ دی کې بمان ذل الله پاغ کتاب کوم چې الله نازل کړي دي ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د قایشات د دی ولا تتبع اهواهم نو فحکم بینهم د دې مؤیدم شپږم سپاره سورې مائده ایت نمبر وانحکم بینهم تفصیل یل تیر شو وانحکم بینهم او دا چې فیصله وکي په میان د دې کې بما انزل الله پاک کتاب کوم چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د قایشات د دی واحذرهم يروا کړه د دینه ان یفتنوکا ير وکړه دین ان یفتنو کدا چې وانړی تعالی را یعنی امتحان کې وانه چې تعالی را هم بعض ما انزل الله الی د بعض هغه سبارګ چې نازل کړی الله تعالی پتا باندې فإن تولوا کچر دی بیا مقوارون فعلم پویشا انما یرید الله خبر داد بلنا اراده کوي الله تعالی ان یصيبهم ببعض ذنوبهم دا چې اورسوي اورسي دي تس سزا د دوی د ګناهونو وان كثيرا من الناس لفاسقون او په تحقیق سره ډیر زیات د خلکو نه خامخا فاسقان دي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت چدا یبغون تلاش کوي دا خلق ومن احسن من الله حکما سوق د زیات مخی لا احد احسن من الله هیڅوک تیز نشته د الله احسنو من الله حکما د فیصله په اعتبار سره لقوم یوقنون د پار دا قوم چې غي یقین لري یا ایها الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مرانی سي تاسو يهوديان او عیسایان لره دوستان یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء شان نزول نبی علیہ الصلات والسلام چې کله مدینه منوره کې مقیم شو نو د اطراف يهود او نصارا او سره معاهده وکړه چې یو بل خلاف بجنګ نکو او نه بد یو بل خلاف که زمون خلاف بل څوک جنگيږي تاسو یې ملګرتیا کوي او نه که تاسو خلاف څوک جنگيږي مونږ به ملګرتیا نه دیو بل خلاف باندې چا ملګرتیا هم مونږه او تاسو نکو څه زمانہ دا معاهده باقی و او بیا د يهوديانو مشرکانو سره سازش جوړ کو او غیل خپل قله تراو غختل مشرکان خپل قلاګان د يهودو په خیبر و غیره کې لوی لوی قلاګان وي مالدار خلکو د سود کار به کو انو دای اغه راو غختل او دا يهوديان چې نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د مجاهدینو یو دستا دی پسې ولېګلا بلخوا يهوديانو د سازش د پاره درازونو معلومولو د پاره مسلمانانو سره کلکې دوستۍ جوړې کړې نبی علیہ السلام کو یو جمعه ته لېګو چې ورشه د دې سرکوبي په کول غواړي دغه يهوديان رامیان چون مسلمانانو سره کلکې دوستۍ جوړې کړې پټي نو دا آیاتونه الله نازل کړو چې یا ایه الذین آمنو یغ کسانو چا چې ایمان راوړي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مجوړوي تاسو يهوديان ويسايان لر دوستان بعضو مولیا او بعض دي دی او بل ملګری دي و من يتولهم منکم چا چې دې سره ملګرتیا او کړستا سنا نو فإنه منهم دې دې ملګری دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين پتا کی سره الله تعالی هدایت نور کوي قوم د ظالمانو لا فتر الذين في قلوبهم مرض تبوین هغه کسان درج بزړونو داږي کې مرض د نفاق لري یسارعون فیهم دای بمنډي وای په موالاتو په دوستانو د دې کې لک عبد الله ابن ابي یقولون نخشان تصيبنا دائره دای بداوي چې نخشا نخشا مونږ یریګو ان تصيبنا دائره چران شي په مونږ باندې گردش د زمانه فاس الله ويات بالفتح فزر دې چې الله تعالی راولي فتح اي فتح مکه او امر من عنده یا سبل معامله دې پشان د خپل جانبنا یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکی پلار د الله کې ولا یخافون لومۃ لائم ای کما یخافون المنافقون لکه څنګه چې منافقان یریږي نو ولا یخافون لومۃ لائم فی الجهاد نبا یریږي دی د ملامت کون کی د ملامتیان په جهاد کې ذالک المذکور فضل الله دا چې ذکر شو دا فضل الله تعالی دی یوتیه من یشا ورکی چالر چوغاړي والله واسع علیم الله وسعت والد او علم والد انما ولیکم الله دا اشاره د یقین موالات ته ده انما ولیکم الله خبر داد بلنه دا ملګری تاسو الله تعالی دی ورسوله او رسول دا غره والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي الذين يقيمون الصلاه هغه کسان چې قائم دي مونږ لرا ويوتون الزکاه او ور کوي دي زکات لرا وهم راکعون او دې رکوع کون کړي ومن يتول الله ورسوله سوک چې دوست لري الله لرا او رسول دا غلرا والذین آمنوا کسان لري چې ایمان راوړل فإن حزب الله هم الغالبون نو پتا کې سره ډله دا الله تعالی چې دا غي خامخا غالب راتلون کړي یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان راوړل یا ایه الذین آمنوا ولکم ما قبل سر ربط ته ربط یې سره په ما قبل کې بیان د مقاطعی او د موالاتو د اهلی کتاب سره دی بیان د مقاطعی او د موالاتو د اهلی کتاب سره دی او پدې کې هم مقاطعه د يهوديانو سره ده پدې کې هم مقاطعه د يهوديانو او د نصاراو سره ده خلاصه صدا بیان د سبب مقاطعی سره د دشمنانو د الله تعالی او استهزاء د غي دین پوری چې دین پوری خندا کوي بل ربتی چې د پړمبنه رکو کې د يهودو نصاراو داغي باره کې الله ذکر کړو چې د دوستان مو جوړوي ملګری مو جوړوي په دې رکو کې داغي علت بیانې الله تعالی چې دا ځکه چې دا خلک ستاسو دین نه مسخره جوړه کړی دا نو هغه ذکر الله کوي چې یا ایو الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړل دا اشاره ده ان بعد موالات الله ورسوله والمؤمنین عدم موالات الكفار فقال یا ایها الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړل لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا مجوړوي تاسو هغه کسانو لره چې جوړ کړي دین تاسو لره خندا او ټوکې نور څه زدم شته الا ان مگر دا خبره ده چې آمنا بالله مونږ ایمان راوړې ده په الله نور خو دې کفارو سره دښمنی در سره نشته مگر صرف دا ده چې مونږ ایمان راوړې ده وما انزل الینا وما انزل من قبل او هغه کتاب کوم چې په مونږ نازل شوی دی او هو یشهد علی حقیقت ما انزل الینا وما انزل من قبل او هغه کتابونو کوم چې مخکې دین نازل شو وان اکثرهم فاسقون او اکثر تاسو نه چې دینو دا آیا تاسو عیب لګوي په مونږ باندې امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ناقما ينقمو په معنا د انکر دی او هغه معنا کوي هل تنقمون منا اي هل تنكرون منا آیا تاسو انکار کوي زمونږه په لغت کې دواړه معنی راغلي دي هل تنقمون هل تنكرون هل تعيبون دواړه راغلي شي معنی آیا تاسو عیب لګولې په مونږه علاوه د دین چې مونږ ایمان راوړل په الله او پاغه کتاب کوم چې په مونږ نازل شوی دی کوم چې زمونږ نمخ کې نازل شوی دی وان اکثرکم فاسقون او اکثر تاسو نه فاسقان دي قل تو ورته وایا قال اهل الكتاب لا نعلم دينا شرا من دينكم مونږ نه منو بل یو دین داسې چې هغه ډیر شر والی تاسو د دین نه نو الله تعالی فقال الله في ردهم الله دا غي پرد کې دا وي غي تاسو دین شری دین دی الله دا غي پرد کې دا فرمایل الله تعالی فرمایي بل یو تفسیر د دې آیت ته چې الله فرمایي چې تاسو زمونږ د منځونو دا کم نقل چې وباسي کله رکوع کله سجدا او کله په بل سبل سبانه ټوکی کوي دین یو بد خبره درته وکړم چې تاسو مشرانو نه خو الله تعالی خنزیران او شادوغان جوړ کړو نو زمونږ د موز نقل چې وباسي چې رکوع کوو نو تاسو ما غچل شروع کوي چې وګوره مؤمنان ټیټیږي رکوع کوي وګوره په سجده پرې وتل تندیله ګولې دي نو موږ درته دین هغه بدترین شی خو چې تاسو مشران چو چانه خنزیران جوړ شو چانه شادوغان جوړ شو دا غي نقل لګ وباسي دا غي هغه پیخي وکي چې زمونږ کوي الله ورله دا جواب ورکي او دا واقع چې د داوود علیه السلام په زمانہ کې دا تیر شو مزید تفصیلی چې په نهمه سپاره کې راتلون کې قل هل نبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله من لعنه الله الیه هغه څوک چې لعنت کړی وی الله تعالی پاغه باندې وغضب علی غضب کړی په دبانې وجعل منهم القرده او ګرځولې د دینا شادوغان والقنازیر خنزیران وعبد الطاغوت او عبادت کړي وي د شیطانانو ته طاغوت باره کې امام جعفر د امام جعفر قول کستاسو خیال راځي امام جعفر صادق لیکلی دی چې کل ما یشغلک عن الحق فهو طاغوت شیطان مال اولاد ټول پکې داخل دي چې د حق نه تا اړې بلقوا وقالت اليهود يد الله مغلولا و يهوديان چې د لاس د الله تعالی چې دنو هغه بن شو لاس د الله تعالی بل بن شوی دی غلت ايديهم الله وای لاسونه خود دای بن شوی دی ظالمانو نو دا مغلولتن وای چې د الله لاسونه بن شوی دی کله چې آیت واقرض الله قرضا حسنا نازل شو يهوديان وی چې الله رب العزت چې نعوذ بالله فقیر شو موږ نه قرض غواړي لکه يهوديان او غمشر فنحاس هغه چې څنګه فنحاس څنګه ادریس خان لوی رحمت الله علیه داغه واقع ذکر کړی دا حضرت ابوبکر ورلا لاړ ورته وی ایمان راړه تا ته خدای ایمان هر څه معلوم دی په دې خپويږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق دین والے نو ایمان راړه نو هغه ورته وی چې او دا ورته وی الله له قرض ورکا الله باجر درکې نو هغه ظالم ورته وی چې ها زبا الله له قرض ورکوم نو معلومی کې خدا چې الله زمونږ نه قرض غواړي موږ مالدار یو الله ډیر غریب دی نو چې الله دومره عاجز دی او زمونږ نه قرضونه غواړي نو دا څنګه خدای دی حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه د مرای نو نيسه او شراق د مخې ورلواله هغه واقع تاسو ته ذکر شو شان نزول کې بل یداه مبسوطتان وجه د الله تعالی یوجهه الی داسې دا لاسونه د الله تعالی داسې وجود د الله تعالی چې الله وایي چې آتیناه ها او جاءو بالبينات داسې د الله تعالی د وجه د وجود او د اعضاء د دې ټولو ثبوت او عدم ثبوت په دې کې د متقدمینو او متأخرینو اختلاف دی متقدمینو په نسبت باندې د الله ټول صفات باندې ایمان راړل دا ضروری دي ټول صفات د الله تعالی شته ایمان راړل په ضروری دي او یداو مبسوطتان مطلب دا غي په نسبت ده چې د الله تعالی لاسونه شته او دا په حقیقت باندې محمول دي البته کیفیت د دې معلوم نه دي کیفیت نه ده معلوم لاسونه په حقیقت کې شته خو کیفیت نه معلوم چې آیا څنګه لاسونه دي داسې دی بل شان دی بل شان دی هغه الله تعالی علم دی کیفیت هغه ته معلوم دغه استوا علی العرش دی ان اغم دی متأخرین داسې غون صفات چي دي نو په حقیقت باندې نه محمولې متأخرین وای چې بس د لاس او دا یا استوا علی العرش دا په حقیقت نه محمول بس مونږ ته دې صفت نشته الله تعالی سره علم دی نو دې فرمای بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم او خامخا زیاتې بډیر زیات د دینا مما انزل اليك ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك هغه قران چې کوم نازل کړي شوی دی یعنی ما انزل هغه قران چې په دې کلام سره ما انزل الیک چې په دې کلام سره چې نازل کړي شوی دی پتا باندې مې رب کې جانب د پروردگار تاسو نه قامقاضیاتی به ډیر زیات د دې کافرانو نه په دې قران سره کوم چې پتا نازل دي طغیان او کفر په سرکشه او په کفر سره به زیاتې اوس دې ده کې ولزیدن کثیرا منهم سوال دا پیدا کیږي چې دلته الله تعالی فرمایي چې دا کتاب دا کتاب دا کافران د کفر او سرکشه په اعتبار سره نورم زیاتې عالم کې کتاب خو د هدایت شعر نو قران بیا دا ولي وی چې ولې زیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا چې دا قران خو د نورم د کفر او د طغیان په اعتبار سره زیاتې او قران خو د هدایت کتاب دی کفر او طغیان زیاتول له قران نه راغلي څنګه چې د آیاتونو نه دا معلومیږي د دې شیخ سادی رحمت الله له ډېر خپل جواب ورکړی دی وای باران بارا کې در لطافت تبش خلاف نه استو بارا کې در لطافت تبش خلاف نه استو در باغ لال روید و در شور ترجمه څه ده ترجمه دا ده چې قران چې کله په خو زړونو باندې نازلېږي باران چې کله په خو زینو باندې نازلېږي نو هغه نورم خکې نو قران چې کله په خو زړونو باندې نازلېږي نو نورم زیاتې په اعتبار د ایمان سره او چې کله په بدو زړونو باندې نازلېږي نو کفر او طغیان پکې زیاتې نو چې کله په لیونی فصل باندې باران نازلېږي نو هغه لیونی فصل هم زیاتې نورم ګنده کوي لیونی بوټي ا د پي بوټي نه لیونی بوټي هغه نورم زیات کی پنی رقم زیات کی چې غلو کی کی تاسو هرڅه بیا زیاتې نو دې ده کې الله فرمایي چې کله قران په پا پاکو زړونو باندې راځي نو غیل نور ایمان مضبوطی لکه تاسو ګورئ موږ د سورہ زونه قران وایو ایمان نور نور مضبوطی کی کنه مضبوطی او چې پلیت سړی ته بیانې نو غیب کې نورم په فساد کې مخکې کوي هغه رمیان نورم مخکې کیږي قران نه د فساد آیاتونه راغلي اوس په فساد کې اخته دي نو غیب کې الله تعالی تباکړه او چې پاک زړونه ورته چایي نو دا په کې الله تعالی خکې نو داسې ولازیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفر د دې مقصد دا دی والقینا بینهم العداوه او واچو موږ په میان ځدی کې دښمنی په ظاهر کې والبغضا په باطن کې بغض الی یوم القیامه تر ورځې تر قیامت پورې کله ما او قدو نارا هر کله چې راجم شیدې ورتا للحرب ار کله چې دی او قدو تیار کړي دی بلکې دی اور د جنگ اطفا الله نو الله تعالی ختم کیږي لرا ويسعون في الارض فسادا او منډي وای دی پزماکه کې فساد کوونکی والله لا يحب المفسدين او الله تعالی نه کوي فساديان لرا ولو ان اهل الكتاب کچری پتا کی سره اهل کتاب چې دی امنو د ایمان راوړې په محمد علی السلام او په قران باندې واتقوا او تقوا اختیار کړي ون لکفرنا عنهم سیئاتهم نو قام قال ربکم د دینه گناهونه د دی ولا دخلناهم جنات النعیم او قام قا داخل بکو دی لرا د نعمتونو په باغونو کې ولو انهم قاموا التوراۃ کچری پتا کی سره دی قائم ک تورات لرا والانجیل او انجیل قائم کو ومن تحت ارجلهم او د لاندې نه بم څنګه یعنی د زمکه نه لاندې د لاندې باندې چې کوم د الله تعالی برن باران را وریدل د لاندې نه فصلونه او میوه را راوتیدل دغه ټول به الله تعالی په دې باندې را لیږي بیا منهم امه مقتصده د دین یو جماعت منهم امه ای جماعت عادله ک عبد الله ابن سلام واتباعه دین یو جماعت لکه جماعت عادل عبد الله ابن سلام چې بکیو او داغه ملګری مقتصدا دا پکې یو جماعت عادل له وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر زیات د دین ادا چې چې ډیر بد عمل کوي چې کم کوي یا ایها الرسول دا یا ایها الرسول اصل کې دې ده کې ولو انه مقام التوراۃ والانجیل په دې ده کې یو خبره شته ولو انه مقام التوراۃ والانجیل په دې ده کې یو خبره ده هغه دا ده چې د دې آیت نه پادریان خلک هغه دا استدلال کوي چې تورات او انجیل دا منسوخ نه دي که منسوخونو الله تعالی بدا سي نه فرمایل جواب مفسرین ورکي چې تورات او انجیل کې د نبی علیہ الصلات والسلام دراتلو بشارت ته کچری غي نبی علیہ الصلات والسلام اونمن نو تورات قائم نکو که نبی علیہ السلام اونمن نو تورات په دې سم نه قائم کړي د تورات باندې څنګه دلیلونه پیش کړي یا ایو الرسول بلغ اثبات د رسالت ته بیان القرآن کې رب ذکر کړی دی چې پړمبه رکو کې دا تیر شو چې الله فرمایل وکثیر منهم ساء ما يعملون وګورئ دا لومه دې مکه دې آیت نه مکه نه آیت په دې ختمي آیت نمبر 66 وکثیر منهم ساء ما يعملون چې اکثریت د دې بد کارونو والدي نو ظاهره خبره چې اکثریت د بد خلکو دي نو تبلیغ خو بیا کول ورته ډیر ګران کار دی کنه نو الله تعالی فرمایل چې تاسو د اکثریت نه مغلوب کیږئ ما تاسو د اکثریت نه مم مغلوب کیږي او مم مرعوب کیږي بلکې اورسوي ورته حکم درب خپل کچره بل فرض محال داسم اونکړو نو د خدای پیغام بیا تاسو نه رسول یا ایها الرسول بلغ اے رسول اورسوت بلغ ما انزل الیک من ربک اورسوت دې تایید په سوره مائده آیت نمبر 92 99 دواړو کې ملاويږي یا ایها الرسول بلغ اے رسول اور سو ما انزل الیک کم چې نازل شوی دی پتا باندې من ربک جانب د پروردگار ستانه و ان لم تفعل کچریتاون کدا کار ای کما تؤمر و ان لم تفعل کما تؤمر کچریتاون کله کوم حکم جتا ته شوی دی نو بیا فما بلغت رسالتا پستاون رسول دهغه پیغام نمک کې صحابه چو نو د نبی علیہ الصلات والسلام په کم ځای کې چې نبی علیہ السلام اوسیدنو پاغي باغی پیرا ور کولا چوکیدار به کولا چې نبی علیہ السلام مکه مجونګړه کې او چار چا پیرا و صحابه تور پلاس ولاړو او کم یو کور کې وو نو صحابه و چار چا پیرا تور پلاس باندې نبی علیہ السلام د خیمه نه بهر ولاړو کله چې آیت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو سعد بن ابي وقاص دغه وخت په قیمت نبی علیہ السلام ولاړو تور ور سره ولاړ شي الله زما د حفاظت ذمہ داری غسته ده په دې آیت کې رافضیان چې دي شیعاګان دای په ګډیر لوی تحریف کړي دي رافضیان شیعاګان هغه په دې آیت کې ډیر زیات تحریف کړي دي هغه وی یا ایه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی یعنی دا علی بارک حکم دی چې الله تعالی دا علی بارک حکم دی چې ستا وحیدا دا وحی چې دا دا حضرت علی ته ورسوي بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وای دا د حضرت علی بارک آیت نازل شوی دی چې الله وایي چې دا وحی غته ورسوي دا په غلطه نبی علی السلام له خلق راغلی دا سید پلیت زامن دی نو قران په دې آیت کې په کم انداز باندې تحریف کړي او دومره کثرت سره روایتونه پیش کړی دی په دې کې دومره کثرت سره غي روایتونه پیش کړی دي چې و ناپوه سره بالکل په دې مغالطه کې پریوزی عام سره چې ګنې دا متواتر روایتونه دي لیکن دې تردید حضرت ثانوی رحمت الله علیه کړی دی حضرت ثانوی رحمت الله علیه په خپل عربي حاشیه کې چې کمنداز سره د دې تردید کړی دی نو دومره بهترین تردید به په یو کتاب کې ملاو نشي عربي حاشیه کې چې کوم ذکر کړي د دې روایت ټول راویان حضرت حکیم الامت تنویر رحمت الله علیه هغه ظاهر کړی دي او هغه رافضیان دی او چې څومره رافضیان په دغه روایت په دغه راویانو کې دی هغه ټول بربند کړی دي در تانوی رحمت الله علیه داغي ټول غلطي سمې داغي خي او بد ټول هر سی ور لرايستي دي یعنی مکمل بربند کړی دي هر شی ور ظاهر کړي نو فرمای والله یعصمک من الناس او الله تعالی بچ کړي تعالی د خلقونه ان الله لا يهدي القوم الكافرين پتا کسر الله تعالی ہدایت نور کی قوم د کافرانو لا قل يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب لستم على شيء ان تاسو په دین معتمد باندې حتا تقيموا التوراة والانجيل ترسه حدا پوری چې قائم کئ تاسو تورات او انجیل لرا وما انزل اليكم من ربكم واغ کتاب فعمل سرا او قران چې نازل شوه په تاسو جانب د پروردگار تاسو نه ولا یزیدن کثیرا منهم او قامقا ولا یزیدن قامقا زیات بکی ډیر زیات د دینه ولا یزیدن کثیرا منهم او قامقا زیات بکی ډیر خلق لره دینه ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تاسال القوم الکافرین افسوس مکو په قوم د کافرانو باندې ان الذين امنوا پتا کی سراغ کسان چې ایمان راوړل والذین هادو هغه چې يهوديان دي او صابئون چې صابئین دي او نصارا او چې نصارا دي من امن منهم خبر ان دي خبر دا د ان خبر ده من امن منهم چا چې ایمان راړل دینا بالله والیوم الاخر په الله او پر ورځ د اخرت باندې د قلب په اعتبار سره نو با نو دوباره چړمبه امنو وی نو دوباره ایمان راړل دا خو تحصیل حاصل لې لکه یو سړی پوزه یې سو کوته بل پوزه لګی نو تحصیل حاصل شګه یو سړی غاخی د پاسه په خلک بل غاخ لګی خو دتنه با نغبت نه جوړ شي دا شیشه کا چې بل غاخ ور سره د پاسه لګی نو او بهر راوتی بیا دوه داسې یا باغه شیشه کوي نو چې کم شي د ټوپه د پاسه ټوپه کې خودل تحصیل حاصل لې هر یو شی بوټانو د پاسه نور بوټانه چول دا تحصیل حاصل لې ان وای چې یو شی یو ځل حاصل شي ایمان نو دوباره د دغه ایمان تذکرہ کول دا خو تحصیل حاصل لې جواب مفسرین ورکړي چې غدا دې چې ان الذين امنوا بالانبياء من قبلک رمبنه امنو چې دې پاغه انبیاء باندې چې کوم مخکستانو نو پاغه باندې ایمان راوړو او بعض سوي ان الذين امنوا اي اظهر الايمان اظهر الايمان بالسنتهم لمنه ایمان چې وغه دی په جبو باندې راوړو والذین هادو مبتدا دی والصابئون دی باندې عاطف دی ځکه چې الذين امنوا دا اسم دی د ان او الصابئون من امن بالله دا خبر دی ان الذين امنوا پتا کی سراغ کسان چې ایمان راوړل والذین عدوا النصارى واغ چې يهوديان دی عیسایان دي من امن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان راړ په الله او پر ورځ د اخرت باندې الله ورته فرمایي فعمو دې وړاند شو د هدایت نه وصمو عن سماع الوعظ او دی کانو شو لسنا د اوریدو د حقنا او د وعظنا ثم تاب ثم تاب الله عليهم بیا توبه قبول کړه الله تعالی دې ورزقهم التوبه ثم عمو وصمو بیا دې کانو شو بیا دې وړاند شو كثير منهم دير زياد والله بصير بما يعملون اشاره الى عمامهم وصمهم كان قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم اس لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إنا ان الله هو المسيح ابن مريم اول رب تما قبل سره هغه دا دی چې بر د يهوديانو د عیسایانو دواړو ذکرو مخکې الله تعالی صرف د عیسایانو ذکر د عیسایانو د دوو فرقو د یعقوبیه او د ملکانیه ذکر کړي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم پدې سره د یعقوبیه تذکرہ وکړه اور پسې لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه د ملکایه تذکرہ وکړه الله فرمای لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فتاکیک سره انکار کړی دی هغه کسانو چې غیدا ویلی چې ان الله فتاکیک سره الله چې دی هو المسيح ابن مريم هغه مسیح ابن مریم دی وقال المسيح هو مسیح علیہ الصلات والسلام ردا لقولهم د دې قول پرد کې یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله ربي وربکم عبادت کوي دا غا الله چې کوم زمام رب دی او تاسو رب دی انه من یشرک بالله شان دا دې چا شریک جوړ کړه الله سره فقد حرم الله عليه الجنه نو پتا کې سره حرام کړی الله تعالی په دبانې جنت و مأواه النار او ټکانې اور دی وما للظالمین من انصار نشته ظالمانو د پاره سو کې امداد کوونکی لقد كفر الذين قالوا دا قول چې دا د فرقه ثالثه چې کومه د تسلیث قائل ده دا غي رد ده لقد كفر الذين قالوا پتاکک سره انکار کړی دا کسانو چې غي ویل دي ان الله ثالث ثلاثه پتاکک سره الله تعالی چې دنو پدریو کې یو ده ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد نشته د بل یو خدای مگر یو الله دی و ان لم ينتهو کچری دی منن شو عما یقولون دغه خپل قبر نشي کوم دی کوي اشاره معجزات او کرامتونو د حضرت مسیح علی السلام ته ده مل مسیح ابن مریم الا رسول نه د مسیح علیه الصلاۃ والسلام ابن مریم مگر رسول له قد خلت من قبله الرسل فتاکیک سره د مخکم رسولان تیر شوی دي و امه صدیقه مور د عیسی علیه السلام چې واغه صدیقه او په کرامات سره کرامتونه الله ورکړو کانا یاکلان الطعام دی وی دا خدایان دي نو کانا یاکلان الطعام دی خو وړوډه پړه یاکلان الطعام دواړو به خوراک کولو نو دی زکه بندگان دي چې د بندغون دي خوراک کوي د دې تایید سورې فرقان کې د مشرکین اعتراض سره موجود دی سورې فرقان آیت نمبر 7 سبوی چې دا نبی په بازار کې ګرځي او خوراک هم کوي نو دا دله څه چل شوی دی دا خوراک ولې کوي د نبی بارک دا داوا وا چې دی به خوراک نه کوي نبی به خوراک څه د پاره کوي ان الله دا غي ذکر کوي لولا انزل الیه ملک ولولا ولنازل نشو په دی باندې فرشتہ فیکون معه نذیرا چې هغه د سره ملګری وا چې هغه مو د سره دعوت ورکو خلقولا او آیت نمبر نو چې کله دا رسولان خوراک کوي نو خوراک د خدای خاصه خو نه د خدای صفت خو نه د بنده صفت ته کنه دای چې دا خوراک کوي نو دینه معلومیږي چې دا بندگان دی خدای نه دی د دې خوراک کول نه معلومیږي نو دې ده کې دا جمله مختصر ده دا جمله مختصر ده چې کانا یا کولان الطعام دا خو سقاط جمله نه ده کانا یا کولان الطعام ایس خاص خبر نه ده لیکن تفصیل طلب ده تفصیل دا دی چې کم کم سړی ډوډۍ خوري خوراک کوي نو چې کله خوراک کوي نو داغه په عالم کې د ډیرو سيزونو هغه محتاج دی د زمکه محتاج دی چې ځان لبګي غلو کوي دوبو محتاج دی چې دا غلو ور لزرغونه کی د هوا محتاج دی چې په دې غلې هوا لګي چې دا خرابيږي نه د نور محتاج دی چې په دې غلبا نه د انور لګي چې دا پخې د سپمې محتاج دی چې په میو دانو کې ورلا سپمې او ستوري چې دا پکې ورلا میټاس پیدا کوي خوګواله پکې ورله پیدا کوي چې سپمای ني نو په میوه او په سبزی کې خوګواله چرب نه پیدا کیږي سپمای رڼا د ستور رڼا په ونه لګي نو بس داغي قنی بیا بندوي کې بس اسه دغه کدو کچا کچا کدو خرم کچا کدو پوښ شوی نه چې کله په دې باندې د سپمای او د ستور رڼا نیوی لګیدلی دغه سي چې کله دې قران کو کیو بنده دې ان بیا د قضا حاجت ضرورت مرته دې امقا بهر ته بمزي نو دا ټول ضرورتونه او دې ټول ضرورتونو محتاج کېدل دا الٰه نشي کېده الٰه چې محتاج نشي جوړې دې نو خدای کله محتاج جوړې دې چې خدای محتاج نشي جوړې دې نو دا دغه چې د عیسی علی السلام دې خدای نشي جوړې دې ځکه چې دې خو محتاجه نو الله دا غي ذکر کوي کانا یا کلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر بیا نظر کانا یوفکون چې کوم خوا دی الټه چلیږي دا ان بکسر حمزه معنی څه د اقوال کذب اقوال کذب یعنی دروغ بهتان کم خوا بهتانونه لګي په الله باندې یا ان یوفکون عن الحق کم خوا الټه چلیږي د حق نه قلت ورته وای یا اهل الكتاب اهل کتاب لا تغلو فی دینکم زیاته مکوي تاسو د حد نه په دین خپل کې غیر الحق نا حق ولا تتبعوا اهوا قوم او تاسو تابعداري مکوي د خواهشاتو دا قوم قد ضلوا من قبل چې په تاکي سراغي گمراه شو مکه دینا واضلوا كثيرا او گمراه کړل ډیرو خلکو لره وضلوا عن سواء السبيل او گمراه شو دې دیني غلارنا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لعنت کړي شوی دی په لسان د ابراهيم په لسان د ابن مريم باندې کفرو پاک کسانو باندې چې کافران دي هم اهل حيله استادو في يوم السبت چې دا اهل حيله د خالد دروازه مبارکه من بني اسرائيل على لسان داوود چې داوود عليه صلوات و سلام په جبه باندې لعنت کړي شو په دغه خلکو باندې وعيسى ابن مريم او د عیسی ابن مریم په جواب باندې چې هغه دا وی چې اللهم اجعل آیتن فمسقو قردا الله فمسقو قردا الله مال یو نشانی را کچې د خلکو نشادوغان جوړ کا د یې نه سمیم نو باز به شادوغان ندی اوس ما قبر سره ربط سره برم د يهودو نصاراو ذکرو مخکم د يهودو نصاراو ذکر دی مکه هم د يهودو نصاراو بل رب ته دادې چې ما قبل کې مزمت د اهلي کتاب او په دې کې بیان د بعد د غي د رحمت د الله تعالی نه بیان د اسباب د بعث د غي دي نو فرمای لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لعنت کړي شوی پاک کسانو چې غي کافران دي د بني اسرائيلونه على لسان داوود او عيسى ابن مريم فجب د داوود علیہ السلام او د عیسی ابن مریم ذالک مما سودا په دی وجه چې غینا فرمانی کړو او کانو یاتدون او زیاتې کړو کانو لا تناهون عن منکرین پتا کی سره غی مننو عن منکرین د بدینا فعلوا چې کو به غیلرا لبی سما کانو یفعلون ډیر بدو چې کوم عمل غی کو کم فعل کو ترا کثیر منو منی بت ډیر زیات دا غینا یتولون الذین کفروا چې ملګرتیا بساتی د مشرکانو سره منافقین اهل کتاب کثیرا منهم ای منافقین اهل کتاب الذين كفروا والمشركون لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډیر بد چلی ګلی دی د خپل ځانونو لپاره ان سخط الله عليهم دا چې نافرمانی کړی دا چې ناراض شوی دی الله تعالی په دی باندې وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دی همیشه د پاره اوسي ولو كانوا يؤمنون بالله کچری دی ایمان راوړې په الله باندې او نبی او په نبی باندې وما انزل الیه او کوم چې نازل شوی دا هغه طرف ته متخذوه اولیاء نبی ورانی غلی نبی ورانی ولی دی لره دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن اکثر د دینه چې هغه فاسقان دي اي خارجون عن دينهم محبت ساتون کې د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل الذين قالوا اننا نصارى کسان چې وي موږ عیسایان یو ذالک بان منهم قسیسین دا محبت په دی وجه باندې ده بان منهم قسیسین چې په دا کې سره په دی کې علما دي په عیسایانو کې علما او درویشان دي تاریخي دنیا دي ورهبانا او تاریخي دنیا دي وانهم لا یستكبرون او دې تکبر نه کوي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول شان نزول د دې آیاتو دا د نجاشي بادشاہ بارک نازل شوی دی چې حبشه کې حبشه کې قران ووریدو او په جړا شو ایمان راو قران کریم اله اوریدلو بس په جړا شو ایمان راو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلدون رشان ورک چې په حبشه کې مرشو او جنازه ورلدل تغیبانه کړي و په مدینه منوره کې جنازه ورلدل تکړي و چې دا شان والا سړی دی د ایمان راوړی دی په غیبوبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې اوریدو ما انزل الى الرسول کم شی کم قران چې نازل شو پر رسول باندې ترا اعینهم ویني بتسترګو دی لر لکه نجاشی تو ګورا تفیض من الدمع چې دا بټه کې شوی وی د اوخونه مما عرفو من الحق دا غنه چې دی پی جند حق لرا یقولون ربنا وای دی چې زمون پروردگار آمنا مونږ ایمان راوړې فكتبنا مع الشاهدين پس اولی کې مونږ د گواهانو سره وما لنا وما لنا لا نؤمن بالله مونږ له څه چل شوی دی چې مونږ ایمان راوړو په الله باندې وما جاءنا من الحق او کوم چې مونږ راغله د حق چې هغه رسول دی یعنی محمد علی السلام او قران دی ونطمع ان يدخلنا ربنا او موږ تم ساتو دي خبرې چې داخل کومږه داخل کې موږ لزمون پروردگار مع القوم الصالحين د قوم د صالحانو سره فاصابهم الله بیا دی له بدل کې ورکړو موږ فاصابهم الله بدل کې ور کې ولا الله تعالی بما قالو چې څه دی ویلي جنات تجري من تحت الانهار داسې باغونه چې داغې نه لاندې ونهرونه بهيږي نو ورهبانیت نبتدعوها دا ذکر په وشتمه سپاره کې نو غي پخپل باندې رهبانیت د ځان نه جوړ کړو دی يهود او نصاراو هغه طریقه د رهبانیت اداوا چې یو کس د دې چونو هغه بس په قبرستان کې یا په یو لری ځای کې یوازې بناستو او پاغي کې به د الله عبادت کو او حلال سيزونه به حرام ګڼل نو الله په دې آیاتونو کې مؤمنانو ته وایي چې تاسو حلال سيزونه چي دي نو د رهبانيونو غوندې هغه حرام مګنئ دویم ربطی چې دي هغه دې چې په ما قبل کې مزمت د يهوديانو او د نصاراو مزمت د يهوديانو او د نصاراو په ما قبل کې تیر شو او پاره کې تحلیل او تحریم هم حلت او حرمت ذکر پکې هم هغه تحلیل او تحریم چې کوم د يهود او نصاراو هغه ما قبل کې تیر شو نو اوس ورپسې په دې موجوده آیاتونو کې په دې موجوده آیاتونو کې الله تعالی بیان د منع د دغه کې د مؤمنانو نه چې مؤمنانو ته وایي چې تاسو ته منع شي یا ایو الذین آمنو یا خلکو چا چې ایمان راوړې لا تحر لا تحرموا طیبات تاسو حرام مګنې هغه پاک سيزونه ما حل الله لكم کم چې حلال کړی تاسو د پاره الله ولا تعتدوا او تاسو زیاته مکوي ان الله لا يحب المعتدين پتا کې سره الله تعالی نه خوخي زیاتی کوونکو لرا من الحلال الى الحرام وکلو او خری تاسو مما رزقکم الله کم رزق چې تاسو له الله درکړي حلالا طیبا پاک او حلال واتقوا الله الذي يرجي تاسو د الله نه په تحریم ما حل الله په تحریم د ما حل الله کې الله نه ویریږي یمین لغو یمین مناقضه یمین غموس اجی یمین لغو یمین مناقضه او یمین غموس د دې ټولو تذکرہ شو و تاسو ته اجی پاغي باندې تفصیلی بات شو چې د قسم دا قسمونه دي پدې کې دا دا قسم چې دا د حیثیت ته دا سزا ده دا حکم دی اټول بیان شو اوس د دې ما قبل سره ربط سره چړم به د حلال سيزونو او د چې حلال سيزونه محرام وي رومبنه ذکر په تیر رکو کې دغه تیر شو اوس مخکې فرمایي چې حلال سیز چې حلال سیز هغه انسان قسم اوچت کی او هغه حلال په ځان باندې حرام کی نو دا ولي کوي نو فرمایي لا یواخذکم الله نرانی سی تاسو در الله تعالی باللغو په یمین لغو کې انو دا مساکین لس مسکینانو باندې من کل اوسط ما تطعمون من اوسط ما تطعمون داغه میان روي خوراک نا کم چې تاسو خروي اهلی کوم په خپل کور والو او کسوتهم یا په مقدار د دغه باندې جوړي او تحریر رقبه یا مومن یا کافر غلام آزادول زمون په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نس دی ځای کې که مؤمنی او که کافری هر غلام د قسم په کفاره کې ازادې دي امام شافعی رحمت الله علیه وی چې صرف مسلمان مؤمن غلام آزادول شي نو فرمای فمن فمن لم یجد پس ارچا چې اون مندو د کفاره دا ټول سيزونه نو فصيام ثلاثه ایام نو بیا به درې روزي نسی او جو خمر والمیسر شراب او جواری چې دا ول انصاب عبادت اوسان او نظرونه دا غي چي دي نظر دا غي او عبادت د بوتانو والازلام او غ تقسیم چې د رجسم د دې تفصیل می بیان کړو که خیال کې مرাজি نو نو صبح او د ازلام چې ازلام څه ته وي او رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه دا ترتیبوار د شراب او احکام مم ذکر کړو که خیال کې مرাজি چې اول مکی زندگی وا پاغي کې شراب چونو دا نعمت سمج نعمت با غنل شو دویمه زندگی راغله په دې کې بالکل جایز وو دویمه زندگی راغله چې د شراب فائدې او نقصان دواړو چې پیغمبر نه صحابه سوار له سوالات کړو نو پاغي کې یو سوال کړو چې ایو الله یسالونک عن الخمر والمیسر نو قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس دواړه خبرې فائدې او نقصانات دواړه ورل ذکر کړو خیال کې مراله دریم وخت چې نو هغه د شراب او هغه راغې چې کله حضرت عبدالرحمن بن عوف روټه کړي وا صحابه ټول راجم کړو شراب په دسترخوان خو نو په دغه وخت کې چې شراب اوس کلی شو حضرت علی مون استمق کې شنو یا ایو الذین آمنو قل یا ایو الکافرون اعبدوا ما تعبدون کافرانو تاسو چې کوم بوتانو عبادت کوئ مونږ هم کوو پوه نه شي شراب اسکلو نو هغه وخت کې بیا لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا دا دریم حکم راغی بیا رستو د شراب سلورم حکم چونو هغه اخیری راغلو سلورم دور د شراب داو الله تعالی ولدا سي ټوټه په ټوټه اول یو شان بیا بل شان بیا بل شان بیا بل شان په یو ځل سم حکم ولې نه بیانو الله تاسو کمیو هغه وجداوا چې تدریجن تدریجن شراب داسي او نشوه چې پرې خودلې ګرانو نو په مسلمانانو الله تدریجن تدریجن پرې خودنو پرو رو باندې په شراب پرې خود نو سلورم حکم هغه دار راغی وعن الصلاه د منزنا نو سسوک جواری کوي تاسو لیدلی چې غي به ذکرم کوي چې چا پلاس کې دی ناغه پلاس کې او تسبیح نشي کېدی کنه هغه کو ټول شپه خلک به تهجد را پاس دی به کو را پاسي چې دا دغه چې دا معمولک چې نه دی به ویخ ساتل غواړي هغه بل به د چرګ لکای سره ټول ورځړمي په مصیبت اخته دی بل بس پیله شونډې سپاکې پلار به تخ سره ټور کوي داغه به پرواني سپیله وسوچه غوړي په ور کوي دا په دغه غم باختي نو الله ځکه فرمایي چې یرید الله یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه چې کله تاسو دغه جواره او شرابونه او شراب به د کوپه شراب یا تاسو ته پته دغه ځای خرسي ځای په ځای باندې بس هغه چې څنګه وس کی دی خو اسکلی یا خو وسرار سبیولی دغه چې هغه هغه کې ټوله هغه بیکار شی دی بیکار نشه ده پکې او اکثر چرته مړ پروتي بیا نو الله فرمای فجتنبو ان شیطان اراده کوي چې تاسو کې دشمنی راولي په میان تاسو کې په دې شراب او په جواره سره ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاه او چې د مونږ او د ذکر نه منې کینو فال انتم منتهون ولتاسو نه منې کیږي دي دینه واطیع الله واطیع الرسول اطاعت کوي د الله او اطاعت کوي د رسول واحذروا من مخالفتهما ځان بچ کړئ د مخالفت د الله او د رسول نه نو فین تولیتم کچریتا سو مقواړو ان طاعتهما من هذا التحریم لطاعت د دې دواړو نه پدې تحریم سره نو فعلمو پوه شئ انما علی رسولنا خبر دا د بلنا پر رسول زمونږ باندې البلاغ المبین رسول ظاهر دی دې سوره مائده کې آیت نمبر 99 ته لغونه کدا ورلې ما علی الرسول الا البلاغ دین لغونه رسول دی بل صفه ما علی الرسول الا البلاغ دلته وی علی رسولنا البلاغ المبین زمون پر رسول کو صرف رسول دي ليس على الذين امنوا نشته پاک کسانو باندې چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کړي دي نیک جناح سغنا فيما طعموا د ټول محرماتو نه تقوا اختیار کړه واحسنوا اي واعبدوا عبادت او کدا الله مع الناس واحسنوا مع الناس واعبدوا مع الناس خلق سره او زي عبادتك والله يحب المحسنين او الله تعالی خوخی احسان کوونکو لرا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات الذي ما قبل سر ربط سو کله چې شراب حرمت شو فدرې ما هجره کې نو بعد خلکو تشوبه شو چې زمونږه مخکې کم شراب سکلیو نو داغي بس کی نو الله په دې آیاتونو کې داغي جواب ورکړي چې نه وعلى الذين امنوا جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا چې مخکې خړلې دي یا انده د پاره تقوا اختیار کړی او ایمان راړي او اعمال صالحو کی ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا الله دا سي خلق خوخی الله سزا نه ور کوي یا ایو الذین آمنو سربت ما قبل سره دې می او ربت ته ادا دې چې بر دا غ سيزونو ذکرو چې کوم همیشه د پاره حرام دي مخکې اوس دا غ سيزونو ذکر دي چې وقتی طور حرام دي زم ربت یې سره چې ابتلا په ما قبل کې ابتلا په منع شراب سره وا یعنی امتحان په منع د شراب سره وا او په دې راتلون کې آیاتونو کې امتحان په مدعس په منع سید د حرم سره دی چې په حرم کې خکار کول چې دا غي په منع سره حکم دی اوس نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا یغ کسانو چا چې ایمان راوړې لبلونکم الله بشیء خامخ امتحان به واخلی تاسو الله تعالی بشیء په یو سیس سره من الصید دا من من الصید بشیء ان کې دا تنوین د پاره تقلیل لې چې لغون دې سیس سره بس تاسو امتحان اخلي مقت لوی تاسو خکار لروان تم حرم په دې حال کې چې تاسو د احرام په حالت کې ومن ومن قتله منکم متعمدا چا چې قتل کس تاسو نه قتل عمد نو فجزاء مثل ما قتل پس بدلا بدلا دغه موصوف په مثل د اغه کم چې د قتل کړي دي یعنی څومره قتل چې کړي دي دا قتل په نسبت چې کومه بدله ملاويږي بس هغه ورته ملاويږي ومن قتله منکم متعمدا چا چې تاسو نه قصدن عمدن دا کارو کو نو فجزاء مثل ما قتل من النعام کم کم ساروي چې د قتل کړي وي داغي په بدل کې وا اغه عمر دنا بدله کټ کیږي لکه چا سپې وځو چې سپې وځو نو چيله په بدل کې غټ چيله پیسو دا په بدل کې حلالي چا دغه سي حرم محترم کې کونتر وښتا نو بدله کې چرګ چې دنه داغي برابر راضي نو چرګ با ای ته وای چې ښا وای وې څنګه د دې سکی نو غیب ورته وای چې دومره دومره بدلې کی هدی ام بالغ الکعبه یا غهدی چې غره سیدون کی کعبه تا ای واصلا ال الحرم چې غره سیدون کی وی حرم تا او کفاره طعام مساکین یا کفاره د طعام د مسکینانو دا او عدل ذالک صیاما او عدل ذالک صیاما یا برابر د دې روجی دي ليذوقوا بال امره د پار دې چورسیږي هغه وبال د خپل کار تا خپل چې سم معاملې د کړی دا چې دا غي وبال ته دی ورسیږي ومن قتله منکم متعمدا کی یو خبره ده روح المانی وغیرہ کی دي چې دا متعمدا قید ذکر لګولې دي نه ګوره دا مراد نه دي چې خطا ان نسیانن چا قتل کو چا سساروي یا د سسیز اخکارو کو نو جزا بنه ملاويږي داغي جزاء بګینی چې چا قطعا کړي وي ځکه چې متعمدن قید لګیدل نو د قطعا بګینی سزا نه وي نه نه بلکې جزاء په هغه صورت کې هم ده اوس دا مسله په کې دا راغله چې په قطعا کې سزا ده نو دا د عمدن د متعمدن دا قید بیا ولې لګیدل د دې مونږ به دا جواب ورکو چې د دیده دانستا دیده دانسته چې وی نو هغه ته جزای فعل ویل شي او خطا نسیان په صورت کې جزای محل وی نو دیده دانسته په صورت کې چې کله کتلې چې دا حرام دی او بیا په دس کو گزارې کو نو دا جزای فعل له جزای فعل به ور کوي او کنه نادانسته توري نو جزای محل به څنګه لکه د غزای په مناسبت سره او په د باندې فدیه راځي ځکه چې دا ځای داسې نو چې دې کې دنه داسې غلط کار ولې وشو او جزای فعل خدا فعل کړي دا غي بدله ده نو په قصدن آمدن کې جزای فعل له او په خطا ان او نسیانن کې جزای محل د ځای په وجبان دي احل لكم نعف الله عما سلف عفو بو کی الله تعالی دا غتیر شو گناهونو ومن عاد چا چې بیا یو ځل راتګو کو چا چې بیا رجوع کړ فی ذلک المحر ما قبل سره ربط سره بر اوچ تاسو د پاره د خوشکای ښکار چي دي د اوچ ښکار هغه حرام دي مخکې فرمایي چې سمندر چي دي هغه حلال لستاسو د پاره سمندري او حل لكم صيد البحر حلال کړي شه تاسو د پاره ښکار د سمندر واتقوا الله ويرګي دا الله نه پاغه کار کی چې حرم او احرام کی الذي الیه تحشرون غا الله کم ته چې وتا سور جمع کیږي نو فیجازیکم فی ترک الصید نو په ترک الصید کې باغه بدله درکې بیا جعل الله الكعبه البيت الحرام جعل الله الكعبه البيت الحرام بر د کعبه ذکر اوس داغه عظمت بیان کوي دي زینا دای ربط شما قول سره د دې درې معنی دي نمبر 1 خلق د دې طرف ته ټول راجم کیږي او مونږ کوي ټول خلق قیام للناس قائمېدل د خلقو د کعبه طرف ته نو ټول خلق لاس پنامه دې طرف ته ولاړی ځکه قیام للناس قید الله ولګولو دویم خلق دې طرف ته جمع کیږي او حال حج او د مسلمانانو معاملات باندې غور کوي چې موږ به دا څنګه قائمو څنګه څنګه چل وکاو نو دې د پاره قیام للناس چې د خلکو د قائمې دو جهت ته دا دریم نمبر مفسرینو ذکر کړی دی چې سو پوری کعبه موجوده وي نو دنیا به قائم وي سو پوری چې کعبه موجوده وي نو دنیا به قائم وي بخاری شریف کې یو روایت ته چې په آخري وخت کې به د حبشي او تور بادشاہي آخري زمانہ کې به دغه تور بادشاہ راشي او کګي وګي خپې به دغه بادشاہ کو کو بکیږي کو ګنا بد تویلش کګي وګي خپې به او تک تور رنگ به او هغه فوج واخلي او د خانه کعبه ګټي چي دي بخاری شریف کې دا روایت ده یو یو ګټه به دی را شوکې دغه وخت به الله تعالی اسرافیل علیہ الصلات والسلام ته حکم وکي چې تشپېلې وه مطلب بداوی چې کعبه شته نو تاسو به یې دنیا به که کعبه لاړه دنیا ورپسې لاړه چې دغه تور بادشاہ راشي کګي وګي خپي به دنګ لوړ به او یو یو غټه د بیت الله براخلی او کته به غرزي په دې طریقو بیت الله رواني الله با اسرافیل علی السلام ته وایي چې بس اوس دای وخت دی ارسه ټول ټکا نو چې بیت الله رواني کی بس دنیا به رواني شي داغه ذکر کوي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس د قائم پاتې کی دن کې د پار د خلکو وشار الحرام او میاشت د عزت لرا والهدي او قربان لرا چې نیاز د کعبه ده والقلائد او قلادی چې دي ذالک لتعلمو دا مذکوره بیان چې درشو شوی د پاره دی لتعلمو ان الله د پاره دی چې تاسو پوه شئ چې پتا کې سره الله چې دنو یعلم ما فی السماوات فی جنی هغه ټول سيزونه هغه ټول مصالح چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او چې په زمکو کې دي وان الله علی بكل شیء علیم او الله پارسیز باندې عالم دی اعلموا پوه شئ تاسو ان الله پتا کې سره الله چې دنو شدید العقاب سخت انجام والده په تحقیق سره الله چې دنو شدید العقاب سخت انجام والره وان الله غفور الرحیم او الله بخون کې او مهربان دی الله بخون کې او مهربان دی ما علی الرسول الا البلاغ نشته پر رسول باندې مگر رسول ظاهر دیار لسمه سوره رعد کی 40 نمبر آیت کې ندی مؤید شتا یو مؤید د مخ کې 13 شو آیت نمبر 92 کې دا سه رستو مخ ډیر مؤیدات دي دا د رسول الله صلوات و سلام باندې تبلیغ رسول خلق تا داغه مؤیدات دی اصل کې نو فرمای والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله تعالی پیجنی کم شی چې تاسو ظاهر وي او کم چې پټوي قل تو ورته وای پاک حبیب لا استوی الخبيث والطيب نشي برابر دی خبيث او طيب عمل د پلیت لا استوی الخبيث نشي برابر دی عمل د خبيث والطيب یعنی کافر او رسم داغو او پاک شان نزول یې سره یو سړی چې وغه د شراب حرمت نمک کې د شراب کاروبار کولو مدینه منوره کې اوسېدو ډېر درون کاروبار او د شرابو انو کله چې د شراب حکم د حرمت راغې نو داغه کاروبار سپېسې پاتې وي نو د حضور علیه صلوات و سلام خدمت کې حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله اغمال کچره د خیر په کار کې ولګوم کوم پیسې چې د شرابو پاتې شوی دي ما سره نو کچره د خیر په کار کې ولګوم نو څه فائدہ به وشي حضور علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې هغه ټول مال کچری ته په jihad کې خرج کی نو د ماشي د وزر برابر فائدہ به بالکل تعالی نه درکې ځکه چې دا د شراب مال له او دا آیاتونه هغه وخت بیان شو قل لا يستوي الخبيث والطيب رب دې ما قبل سره دې آیت سره په ما قبل کې ناغه حرام او حلال سيزونو ذکرو کم چې وقتی طور حراميږي کم چې دایمي طور حراميږي داغي ذکر الله تعالی دا د مخ کې بیانې چې د خبيث سيز د کثرت په وجبانه داغي نه مرعوب نشي نو قل لا يستوي الخبيث والطيب ورته وای چې نشي برابرې دي خبيث او طيب یعنی پلیت او پاک ولو اعجبک کثرت الخبيث اگر چې تا تعجب کې واچي کثرت د خبائثو نفتق الله ويرګه د الله نه یا اول الالباب یا قل ولو لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کې کامیابی عمومي یا ایو الذین آمنوا یغ کسانو چا چې ایمان راوړل دي د دې ما قبل سره ربط سره د دې ما قبل سره ربط دا دی چې په ما قبل کې دا سوالونه په ما قبل کې سوالونه او د دغه خلاصه د اجتناب د رسوم جاهلیتو په ما قبل کې سوالونه او اوس په دې کې دا هغه اشیاءونه الله تعالی وایي چې سوالونه بنه کوي دا هغه اشیاء مبارکي او اجتناب د رسوم جاهلیت نه دغه خلاصه په دې رکو کې را روانه ده او اسویلی ابغیا اسویلی ابغیا نو دې فرمایي یا ایه الذین آمنو شان نزول سره کله پرمبني ځل چې حج فرض شو نو اقرا بن حابس تاسو کو نبی علی السلام چې دا حج به هر کال فرضي نبی علی السلام جواب ورنک دی ورته بیا و یا رسول الله هر کال به دا فرضي نبی علی السلام بیا جواب ورنک پدریم ځل ورته دی وی یا رسول الله دا به هر کال فرضي نبی علیہ الصلات والسلام ورته پدریم ځل فرمایل چې کله دی او کار تپوسو کی او زدر له جواب در نکړم نو غلې پاتشم نو تم غلې پاتشه ځکه چې چرې ما یو ځل آ وکړو نو بیا باغ کارو ما غسیوی نو بیا به تاسو د ډیره ګرانې پوره کولې به شینا نو په دې وجه باندې چې زی او کار کې ځان غلې پاتې کوم بس غلې پاتې شه بیا بیا تاسو نه مکوا دغه چې وحي براشي د وحي زمانہ وا نو اس کار کال حج فرض ویني چې د خلکو بس چل کو سبه کول هر کال چې یو سړی حج لتلی او دا په فرض وي سبه کول پلانجه به داخله کخت شو نو هغه یو د فرضیت په ټوله ژوندۍ کې بس کچا سره لس ارب دی او کچا سره دولا کوي نو بس په ژوندۍ کې په یو ځل فرض دی په هر یو باندې کډیر دی کلی کې یو ځل فرض دی انو هغه چې دی دا په دی وجه باندې شان نزول د آیاتونو دا د بعضی وای چې دی آیاتونو شان نزول دا چې نبی علی السلام واس کو یو صحابي پاسې دا ناغه ورته وای چې زما دا او خبلار بدا کدا اوچا دا بل پاسې وی زما دی اوخه کې سو بچی دي بل پاسې ورته وای زما دی اوخه نسل وسنګي نو یو یو پاسې دا او د ځان ځان نه سوالونه کول نوی صحابه وغه غسلی دلی نو کنه جاهلیت دور په تیر شو نو الله دا آیاتونه نازل کړو چې ایو الذین آمنو یا خلکو قانون آخر ورته بیانې آمنو چې ایمان مراوړل لا تسالو عن اشیاء سوالونه مکوئ د داس سيزونو بارکه ان تبدلکم تسوکم کچری ظاهر شي در تنو بیا بخفئ وان تسالو عنها کچری سوال کوي داغه نه حين ينزل القران نه دې ګرځولې الله تعالی بحيري لره ولا صاحبتن او نه صاحب لره تفسیر تیر شوی دی ولا وسيله ولا حام او نه وسيله لره او نه حام لره بحيره څه ته وایي هغه ساروي چې پي خلکو وقف کړي دا دلته هم دی پنجاب کې اوس خو خیر نشته اوسه پنجابیان هم خدای سم کړو دا چې غواګانې به وي دا دا غلان دی ورپورې ځوړان دی وي به دا پي وقف دي چابتل شلې نشو هندستان کې مغواګانو بازو دغه سیوی باز غسل ته مندوان ساتي غواګانې پټه غوخم خوري آرامیان اسې ښکاروي مونږ په خنو خور پټه خوري ټول اندوان باقاعده بوپال کې چې څنګه دې زیاده کې دا تختونه بار راوتی کنه په بوپال کې دغه سي تختونه بار راوتی دلی وغیرہ کې خو دکان کې دن نه غوخه خرسيږي دلی کې دکانونو کې دن نه د ګیټ نوار شي کې خودن نو نور سيزونه هم نشته نو که غوخه سوګنیک دي قانون دی او په بوپال کې ودغه سي بهر دا تختونه راوتی او کومه دي دار دا الا لیګي خوري اندوان ارسو خوري دا څه خبره هر شي خوري البته په لیزان لخنزیران هم ساتلی دی غینه پمس کی اس خان خان له کې غي ګرځي بیا راځي دی ورته پړې بیا چولې الته بعض غواګانې مزلیندوانو کورونو کې مخبل لیدلې دي چې غواګانې باقاعده اوس ساتي وي په یو د پاره مور د ساتوي اپټي بیا دا بارډر نه په دې بارډر یې دلته د پاکستان دی سره تعلقي نو پټې په دې بارډر باندې 2000 او زر غواګان دا راتیری کوي زمونږ د مین د درلی ګولالې کوي هغه خو مین دي دي کنه انو دا دلته کې رالي الله فرمای ما جعل الله من بحیرا نه دې ګرځولې الله تعالی بحیری لرا چې په وقف کړی شي بي ولا صایبتن او صایبه هغه چې د بت په نوم باندې پرې خو دې شي بي دا ځای په ځای چې ګرځي د بت په نوم باندې پریخي د بګوان په نوم یا د قبر والا په نوم داغه په نوم باندې ټول ساروي پریخي نو ولا صاحبتن ولا وسیلتن او نو وسیله نه د ګرځول الله تعالی دی وسیله لرا هغه وخه چې مسلسل هغه مادي بچی راړي یعنی جنکه ماده مؤنث بچی راړي مسلسل مؤنث بچی کیږي هغه وخت وسیله ویل شي و اذا قيل لهم کله چویل شي د تعالو راشي تاسو اله ما انزل الله هغه کتاب طرف ته کوم چې الله نازل کړي ویل الرسول او رسول طرف ته قالوا نوایدی حسبنا ما وجدنا علیه ابانا موږ کافی د کوم سیس باندې چې مونږ موږ خپل پلار نکلرا او لو کان اباهم لا يعلمون شيئا اگر چې پلار نکی په کوتا کم نه پوي دو ولا يهتدون او نه د هدایت مونږ یا ایو الذین امنوا یغ کسانو چا چې ایمان راوړل فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کی تاسو ټول الله باغ عمل چې کوم تاسو کوي یا ایها الذین آمنو یغ کسانو چا چې ایمان راوړل شهادت بینکم د دې شان نزول چې ده هغه واجب واقعا ده دا بودیل یو سړی او د مسلمانو او داغه دوه ملګری وغه نصرانیانو د یو نوم عدیو د بل نوم تمیمو د یو نوم عدیو د بل نوم تمیمو تمیم داری او عدی ابن حاتم دا رستو بیا د مسلمانان شو دواړه دا ملګری بیا رستو مسلمانان شوی دی تلو دغه د پاره تجارت ته پاره پلار کې دا بودیل چونو دای چې سامان مامان واغستنو بودیل مرش چې بودیل مړې دو نو د مخ کې وصیتو کې دی ته چې رزق عمرمو خو تاسو به دا سامان ټول والی نو الته کې زما خاندان دی رشتہ دار دی مور پلار دی هغه له به یوسي نو هغه ته وایي چې بس دا سامان هغه را کړو که زمړ شوم نو چې سامان ورسي دې دواړو ته ته به غم شه وبرسي دا د هندو او مسلمان درې لغه ملګرتیا وا یو هندو دی یو مسلمان دی ریل ګاډي کې ناس دي نو د هندوانو سره ودا سرډي روتاس ته پته خخول را خخول به هندو سره داسې یو غټه سری دي نو دی مسلمان ته وای چې ارزه لګ دی او دسماتی له کوزیګم تقاضې لا نو په دې دلی کې چې دینو دا ریلګاډي چې سحر کې راځي نو تقاضا د اندوانو کې دیولې ده دا ټول اندوان په پا پاټلای باندې ناشتي او دا دوربین به نیخ کړي ادم راغونې بوتلګي کې وسره وبي بس دومره بوتلګي کې وبي دا پیپسی نه سر کټ کړي دومره هغه د وبو ور سره هر اندو سره دای او د پاټلای په غاړه باندې بده ریلګاډي به تیریږي د ورته مزیدار شاکړي تصویرونه بورلو باسي انو دا بودیل او دا دغه چونو دغه هندو چې ورشتیا مسلمان ته وای چې زلهونه کوزیګم ته قاضي له اتاله دا دا دغه امانت ته لګی ځان سره کې دا مسلمان ډکه وي سکه ځان لکار ګوري دي هندو پیسې دي هندو سره ځان سره ګري وینا نه دي نشم کې خو دې نو چې لګ مخ کلاړ هغه هندو کلاړ کو زیاده او دا مسلمان هم لړ جدا کیناس مسلمان لړ کړه چې خدای والی خو هندو دی خو والي ولې مال مباح د تختول ولې اندوړه کراله چې تلا د سړی زینې په مسلمان باندې اعتبار کې اوس به والي پته به مونږ لګي نو بس جوړ دا هندو چې دا مسلمان ور پسې لړ ورته وي سیټه بس خپکیږه ما غلطي وشوه خو بس راکه چې امانت در لکې د ما ورته وي ست پوه شوې ست ز پوه شوم ستا سوچو کو سما سوچو کو نو دغه چې دا بودیل چې دې د خپل ملګرو ته وي چې کله ورشي نو بیا دغه کوي ګوره ای ورته بس ټیک ده ته بیغمه شه تمړ شنو مونږ در لار سره صحیح سلامت رسو اوس دې مړ شو دې ټول بار پخره باندې چولې لاړ چلته وارثان لټول سامان ورکو ان یو پیاله ته نه پټه خرڅ کړي و د سرو زرو هغه چې لیست د دابودیل چې خيار مړې د خو خيار ټول سامان دې ته وشمارو او د سامان لیست چې نو هغه پټ غوندې پاغه بار کې یو ځای کې پټ ور کړو مالکانو چې کله ټول سامان اوس پړ دنو هغه لیست پکې راووته نو نور ارشه موجود خو پیاله نه و نو دای خو سپوې نه دي چې دای لیست مونته ده یا لیست موجود نو دای ته وی ویلکه تمیم او عادی تاسو ملګری ډوډۍ ورته خمه دیدار یې خیره او ورته وی وی څنګه سو شیخ ته ناغه خرڅ کړنو وینا نه ارس بند په بند هیڅ چیز لګوت نه وروړي لیست خو ورته پته نشته نو بس هغه ورته چې بیا خو پتا سو دواړو داوا د لیست کې خو یو پیاله هم لیکل ده انا غور ته زرا یو یغه خو ته نه ما غستی وا پیسې مول ور کړی دا غسه دوايل په کار وی انا پیاله ما خرڅ کړی دی وینا تا چې هغه نه غستن بیا د خرصول ولی هغه ډایرک ولی نه خرصوله دا خو تا کې چل لیتا ول حل ولی نه وی تا نه هم ته پوس کړو چې څه شیخ ته خرڅ کړو کنه مونږ ډېر په طریقه کړو او تا وی چې نه ایسی ته نه دی خرڅ کړی خیر قسم پوری خبره راغله نو بیا دغه وخت دی چې ونو دا قسم هم دوه خوړو او دو چې وینو هغه به د غیر ستاسو نه وي ان کنتم ضربتم فی الارض کچری سفر کوي تاسو پس مکه کې فاصابتکم مصیبت الموت پس ضرور سیږي تاسو ته مصیبت د مرګ تحبسونهما من بعد الصلاه او د تحبسونهما او تحبسونهما او ادروي د دوار لره من بعد الصلاه پس د مونږ نه لو کان ذا قربا ولو کان ذا قربا اگر چې دا ډیر نږدې رشتہ دار وي ولا نکتم شهادت الله ان پټوم ز گواہی دا الله تعالی ان لمن الآثمین ولا نکتم شهادت الله ان اذا لمن الآثمین په دغه وخت کې بشم زو د ګناهګارانو نه فإن عسر على انهم استحقا بیا که خبر شي چې دې دواړو حق خبره پټه کړې ده فإن عسرا على انهما استحق اسما کچری دا پته ولګی دا چې دا دواړه مستحق شوی دي د ګناه په کتمان حق سره یعنی رښتونی خبره پټه کړی دا نو فآخران یقومان مقامهما پس د نور برا اوس تی شیغ بودریږي په ځای دې دواړو باندې من الذین داغ کسان نه استحق علیهم الاولیان داغونه چا چې د چا چې حق پټ شوی دی چې نږدې وي مړی ته فیقسمان بالله پس قسم بو خری په نوم د الله باندې لشهادتنا حق من شهادتهما چې زمونږ شهادت چې د غزيات حق دی په اعتبار د قبول سره د شهادت د دې دواړو نه ومعتدینا فی یمیننا او موږ زیاتې نه کړې په قسمونو خپل کې ان ایدل من الظالمین په تحقیق سره شو موږ په دغه وخت کې د ظالمانو نه ذالک ادنا یاتو بالشهادتی ذالک ادنا ای اقرب په یمین کاذب کې الله نو ویریږي واسمع وای او اقبلوا او قبول کړي والله لا يهدي القوم الفاسقين والله هدایت نور کوي قوم د فاسقانو لا يوم يجمع الله الرسل ما قبل سره ربط سره فما قبل کې بیان د ثبوت د عذاب دی او په دې کې بیان د یوم المجازات دی خلاصہ یوم القیامت یعرض الانبیاء علا طور الشهود پرز د قیامت به پیش کړی شي ټول انبیا په تور د شهیدانو باندې په خپل امتونو په خپل امتیانو باندې وا گواهان جوړ شي دا ټول انبیا په ورځ د قیامت باندې او دې ده کې یوم یجمع الله الرسل فکم ورځ چې جمع شي جمع کی الله تعالی رسولانو لرا بر ذکر چې الی الله مرجعکم یعنی د قیامت ذکرو د قیامت ذکر بر تیر شو مخکم د قیامت ذکر دی الله رسول نه وسوالو کی چې تاسو ته څه جواب ملاو شو او خلکو نه وسوالو کی چې تاسو څه جواب ورکړو یعنی دینه وسوالو شي چې تاسو له څه جواب دی خلکو درکړو پیغام تاسو دی پیغمبرانو له څه جواب ورکړو پیغمبرانو له وسوالو شي چې تاسو له څه جواب دی خلکو درکړو دا په ورځ د قیامت کېږي دا غي ذکر کوي یوم یجمع الله الرسل وکم ورسی جمع کی الله تعالی رسولان الله فیقول ماذا اجبتم پس ورته وای چې څه جواب ورکړو شو تاسو لا قالو دی ورته الا علم لنا مونږ علم نشتا انك انت علام الغيوب دای به مونږ ته علم نشته انبیاو نو تاسو چې تاسو له څه جواب درکړې شو دای به ورته مونږ ته علم نشته دلته باندې دلته چې دنو کافی باس دی اکثر مفسرین په دې کې مبسوط باس کړي دي لیکن پیغمبرانو ته علم وو او کنو نو هغه باره کې خدا رائے دا چې سنا سه علم خو پیغمبرانو ته په خپل امتونو باندې وی کنه بیا لا علم لنا دی انبیاء ولی وی چې مونږ ته هیڅ علم نشته روح المانی روح المانی کې الله مالوسی رحمت الله علیه قاضی بیزاوی رحمت الله علیه او په تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه او دغه سی ابو سعود مدارک وغیرہ ټول تفسیرونو کې دي چې حضرت حسن بصری او مجاهد فرمایي چې د قیامت ورځ به ډیر لوی او هولناک او افسوسناک وي ډیر هولناک ورځ به وي نو دغه هولناکه په وجبان دي د پیغمبرانو حواس د پیغمبرانو هوش به هم الوته وي ارتب خطا وي او غیب وای چې لا علم لنا مونږ ته علم نشتا چونکه انبیا هم په خپل هغه حیثیت کینی هوش او आवाज به د دې ملوتی وي او د قیامت دروازې د هولناکین خو به انبیا هم یریږي نو دای به زکه وای چې مونږ ته علم نشتا لیکن دا تفسیر چې کوم شوی د روح المانی او ابو سعود او مدارک او قاضی ثنا الله پانی پتی او معالم التنزیل او مظهری او روح المانی ټول چې کړي دي امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې په دې تفسیر باندې سخت رد کړي دي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای او الله مالوسی رحمت الله علیه پر روح المانی کې موي هغه مراد کړي دي چې مخکې په قران کې راضی چې لا يحزنهم الفزع الاكبر چې د لا علم لنا چې بدا انبیا وای نو د دې مطلب بدایي چې اے پروردګارا استاد علم محیط په مقابله کې او د علم تفسیری په مقابله کې زمونږ علم چې دی غاړو سه علم نه دی دا د ابن عباس نه تفسیر دی چې لا علم لنا دی بوې چې الله استاد علم تفصیلی او استاد علم مقابله کې چې تا الله چې ستا کوم علم دی داغه مقابله کې زمونږ د علم اجمالی د دې قوړو سو حیثیت نشته نو ځکه مونږ وایو چې لا علم لنا دریم تفسیر ابن جریح کړی دی ابن جریح رحمه الله تعالی چې لا علم لنا مطلب دا دی چې کله مونږ په قوم کې وو نو ظاهری خبرې مونږ ته د قوم معلومه وی چې غیب سکول کله چې مونږ د قوم نه راووتو مونږ ته بیا څه پته ده چې غیب ارستو سکړي نو ځکه به الله ته وی چې لا علم لنا چې مونږ ته خدای غیب درستی حالت پته نشته انک انت علام الغیوب په تحقیق سره تعالیم په غیب باندې د دې مؤیدات تیر تیر شوی دي مخکې را روان دي هغه موږ تفصیلی ذکر کړی دي اذ قال الله یا عیسی مخکې کوم مؤید سو ګوري سوره مائده آیت نمبر 116 کې مخکې لګونه مخکې دا در روان دي اذ قال الله يا عيسى کله چوي الله تعالی چې اے عيسى ابن مریم چې مریم زوی اذكر نعمت یاد ک زما غ نعمت علیک چې پتا باندې او علی والدتک او پمور ستا باندې اذ ايتک بروح القدس کله چې مونږه تا ته قوی کړي پر روح القدس سره ان جبريل امين سره تکلم الناس في المهد وكهلا چې تا به قبر کول خلق سره په پزانګو کې او په پزانګو کې او په ترخ کې په دې کې رد په نصارا باندې دی یا په لوی والیکم و اذا علمتک الكتاب او کله چې موږ تعالی تعلیم درکې د کتاب ظاهری علم والحکمت او حکمت هم درک او تورات او انجیل او تورات او انجیل هم درک و اذ تخلق من الطين کله چې تاب جوړول مرغې کهیت الطير په صورت د مرغې باندې دا به صورت د مرغۍ جوړو نو باذن په حکم زمون سره نو فتنفق فيها بیا به دغه کی پوکي ورکو فتكون طيرا باذن پس هغه بشو مرغه زما په حکم سره وتبرئ الاكما او سيكول وتا نابینا لرا والابرص او چې بچاو برګه مرض باذن په حکم زما سره نو پدې کې استخلق من الطين كهيه الطير پدې کې تخلیق نسبت بنده طرف ته دی عالم کې تخلیق نسبت الله ته نو په دې کې چې څومره آیاتونو کې کوم تعارض د داغي تفصیلی جواب مونږه په 13 درې مسی پارا کې مکړه د خیال کې مرাজি په درې مسی پارا کې په دې تفصیلی باس چې چرته تخلیق نسبت بنده ته دی چرته تخلیق نسبت الله ته دی او چرته الله تعالی ته خیر الرازقین ویل شي دي احسن الخالقین ویل شوی دی پاغه غ پورا تفصیلی باس د لزدول سیاتونو او دا غي جوابات چې کوم زمونږ مفسرین کړي دي هغه مونږ باقاعده ترتیب سره کړي و اذ تخرج الموتى دې ده کدا فیها د فیها په دې ضمیر کې لغونه خبره ده کشاف علوی چې فیها کې دا ضمیر چې دا راجیب راجی د کاف تشبیه طرف ته کاف برای تشبیه چیرې که هیئت کې چې کوم کاف دی دا په معنی د مثل کې دی نو بیا وایي چې مثل دا لفظ چې د نو دا خو مذکر دی او ها ضمیر مؤنث دی نو چې مثل لفظ مذکر دی او ها ضمیر مؤنث دی نو دا به څنګه چل کیږي جواب دا دی چې مثل کو مذکر دی لیکن دی اکتساب تانیث کړي دی مثل کو مذکر دی لیکن اکتساب تانیث یې کړي دی د هيئت لفظنا چې هغه مضاف الیه دی که هیئت الطیر چې هغه مضاف الیه دی او په درې مسی پاره کې ضمیر مذکر دی او راجی دی لفظ مثل طرف تنو التا لفظ مثل اکتساب تانیث نه دی کړي او دا اکتساب دا سواجب نه دی بلکې جایز دی لکه حسنت جميع حصاله حسنت دا چې دا د مؤنث صيغه ده حسنت دا د مؤنث صيغه ده او جمی دا مذکر دی لیکن وای چې جمی د خصال نه چې هغه د خصلت جمع دا اکتساب تانی سي کړي دی او دا اکتساب چې دنو دا ضروری دی الته اکتساب چې دی نو هغه ضروری نه دی بلکې جایز دی او دا اکتساب چې دنو دا ضروری دی نو دلته فرمای فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني فشوبا غمرغه په حکم زما سره وتبرئ الاکما او سیکو بتا نابینا لرا والابرص او برګی مرس یو پچا لګیدل او باذن په حکم زما سره وایز تخرج الموتى باذن او کله چې تاو یستل مړو لره په حکم زما سره استخرج الموتى باذن چړم به راځته او حام ابن نوح علی السلام واقع البدايه والنهايه ذکر کړی دا چې هغه پاس او ټول احوال د کشته ورته غویل و دغه وخت ویخت سپینو او هغه ما صرف आवाज اوریدو سره ټول ویخت سپین شماویږي قیامت راغی